د قران شریف برکات راکی علم با عمل راکی استقامت راکی الله دی ټولو ته خیر کی ستاسو کورونو کې دی الله تکلیفونه دفع کی مشکلات دی الله دفع کی مرضونه دی الله دفع کی سختۍ مصیبتونه دی الله دفع کی الله دی تاسو مو ټولو له خیر راکی الله چاته مریضانی الله صحت ولور کی الله تعالی چا مشکلات حل کی الله تعالی دې ټول مؤمنانو ته خیر ورکي الله ست تکلیفونه مسافران یې غي ته خیر کې الله تعالی بیماران ته ول شفا ورکي الله تعالی قرضداران قرضونه اخلاص کې الله ست مشکلاتو کې گرفتار ټول مشکلات حل کې طالبانو زړونه د قران علم باندې منور کړي الله تعالی د دی تمام ضروريات برابر کړي الله څوک چې دی امداد کې الله ته امداد وکړي الله دې زمونږ اساس او اسلاف ټول وبخي الله دې ملک او قوم ته خیر کړي الله دې د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي الله تعالی دې ستاسو حوصله بلند کړي الله تعالی دې هر یو مشکل آسان کړي الله دې خیر دارین راکړي الله تعالی مونږ چې سلوسي دي ثوابونه زمونږ اسلاف ته څلور والو طریقو حضرات ته والدینو ته احباب ټول ته ورسه الله تعالی دې زمونږ اساسونه رضا شي نو او کې الله ټول ته بخنه وکي الله تعالی دې خیر نصیب کړي الله تعالی دې زمونږ اساس مشران اخر سے ول عالم دې الله صحت ورکي الله تعالی دې نور څوم چې وفات شوی دی ټول دې الله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 به سلور مضامین بیانېږي کم کم اول توحید توحید د الله تعالی هغه بیانې او دویمه به اثبات د رسالت کوي دوشو او دریم به تخفیف چې جهنم ته به بوزم که توحید یا رسالت نه د انکار وکړو او بشارت کدا می اومنل نو جنت ته ودی بوزم نو د ټول مکی صورتونو دا حاصل لخوا توحید رسالت د رسول پاک هغه بدرته مدلل ذکر کړي په دې دوه باندې دوه بنا دي که او دی منل جنت تبذی که انکار دی وکړه د یو نه نو جهنم دی ځای دی نو توحید او رسالت تخفیف او بشارت دا د مکی صورت منګه قاعده دغه دای قاعده ده په دې قاعده باندې ذکر کوو مدني صورت کې یو خبر ورسره سیوا کیږي چې هغه جهاد دی مدني صورت کې هغه یو خبره سیوا کیږي چې هغه جهاد دی چې هر کله دی توحید نه مني رسالت نه مني او تا ورته بیان کو نو جهاد ورسره وکړه جهاد ورسره وکړه او اثبات رسالت رسول پاک التخفيف بشارت تخفيف دنیوي تخفيف اخروي دو دي که ار یوي خو تخفيف به بیانې او بشارت به په جنت باندې ور کوي چې بشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دا د مکی صورت مکی صورت کې دا سلور مسلې بیانې خلاصې اجمالی دا ده چې دا د مکی صورت ځکه په مکه کې دیار لس کال رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف په دې مسله باندې زور تکلیفونه هر قسم تکلیف برداشت کو دا خبره کوله قولوا لا اله الا الله تفلحون دا وایي تاسو به فلاح مومي نجات به مومي نو دا د مکی سورت نو سوره فاتحه مکی ده او دا پنځم سورت ده په اعتبار د سره د نزول سره او په ترتیب عثماني کې دا اول صورت دی د اول صورت وجه پرون تاسو بیان شو چې هغه وجه دا د فاتحه اجمالی قران شریف دی او باقی قران شریف تفصیل له اجمال مقدمی په تفصیل باندې نو دای وجه دویم د سورۃ فاتحه د دغه سره تعلق او مناسبت د چې د دې صورت ولې دومره اهمیت هغه راغې ځکه یو ملک راغې جبريل عليه السلام وی یا رسول الله دا ملک چرې اسمانونو ته کته نور راغله دا ملک چرې اسمانونو ته کته نور راغله مکه خلوی خبره ده د تعال راغه تعال دوسی دون راوړي دي یو سوره فاتحه او بل د سوره بقر اخیری آیاتونه آمن الرسول دا دوا آیاتونه اخیری دا راوړي دي او دا سوره فاتحه دوزل نازل شوی ده یو ځل په مکه شریفه کې حين فرضت الصلاه تفسير الرحمن لکی او بیا نازل شوی د په دویم ځل معنی مدینه شریفه کې بعد تحویل القبلة پس تحویل د قبلینا په شکریه کې په شکریه کې دا نازل شوی دا پس د تحویل قبلینا نو د سورته فاتحه هغه فضیلت د حدیث مبارک نه هغه ثابت او د دې د نزول نه هغه ښکار دی چې دا داسې نازله شوې ده د دې د نزول نه مخکاره ده او د دې د اجمالی قران شریف د اجمالی قران شریف هغه ځکه چې انسان په پوه شي چې د زړه کې راشي استاد په اجمالی قران شریف او پیجند باقی قران شریف تفصیل له نو ان شاء الله تاسو یې تفاسیر ګورئ غواړم درته یادی ښه اثبات د تربیت دی اثبات التربیت من الله تعالی اثبات تربیت د الله تعالی لخوا د جانب د الله نه الحمد لله رب العالمین رب پالون کی ته وی مربی ته وی پالون کی ته وی نو اثبات التربیت من الله تعالی دا یو آیات شو الرحمن الرحیم بل آیات دی فيه اثبات الرحمه في الدنيا والاخره منه تعالی پدې کې اثبات د تربيت پدې کې اثبات رحمت د الله تعالی دی په دنیا کې او په آخرت کې د جانب د الله نه منه تعالی د الله د جانب نه پتا باندې رحمت همشو دنیا کې او اخرت کې قران ته کینولې رحمت تناف نور سوای مالک یوم الدین دریم آیات فيه اثبات المعاد پدې کې اثبات د بیا پیدا کېدو د معاد معاد کېږي به الله تعالی پدې کې اثبات د معاد دی من الله تعالی د جانب د الله تعالی نه خیال شریف تمراله نو پدریم آیات کې اثبات د معاد دی چې معاد کېږي با مالک یوم الدین دی تم معاد کېږي د جانب د الله تعالی نه دا پدې کې سلورم آیات عبد لله پدې کې اثبات د عبادت د الله د عبد د الله لرا والاستعانه منه تعالی فقط استعانت په فقط د الله نه غواړي بل چاته به आवाज نه کې بل چانه به لا تدع من دون الله له دعوه الحق پدې کې اثبات د هدایت دی د جانب د الله نه فقط هدایت کون کې څوک دی الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء نو پدې کې اثبات د هدایت دی د جانب د الله تعالی نه د بل چا تصرف پکې نشته دی رسول پاک خپل تر ته څومره مينت کړو څومره زاری ورته کړی و پټ راته وایا ښکارا راته وایا زما غوږ کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې زستا شفاعت وکم لیکن هغه دعا دوزخ قبول کو او دا غنور مرګور د وجنه هغه کلمه و نه وی دا کې لکه هدایت الله ورته وی ته کوشش مکو د ته هدایت نکو او هدایت ورته ولې نکوم د دشمن د اسلام دی دشمن د قران دی دشمن د الله تعالی دی نو زه داسې تړي ته هدایت نکوم ښا خلق النعم د پیدا کولو د نعمتونو من الله تعالی د جانب د الله تعالی نه علی المؤمنین په مؤمنانو باندې صراط الذين انعمت عليهم کسدي فيه اثبات خلق النعم پدې کې پیدا کول د نعمتونو دی د جانب د الله تعالی نه په مؤمنانو باندې مؤمنانو باندې څومره انعام وکړو ایمان ورک اسلام ورک په دین باندې شهداګان کړ قرباني په دین باندې ورکړه نمره کلک کړ دا فکلک کړ اوږي تګي او په دین باندې کلک نو په دې کې اثبات د پیدا کول د نعمتونو د جانب د الله تعالی نه په مؤمنانو باندې اهدنا الصراط عليهم وما يات غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه اثبات الغضب پدې کې اثبات د غضب د الله تعالی دی والكفر من الله تعالى او په کافرانو باندې کفر د جانب د الله تعالی نه علی الکافرین په کافرانو باندې فی اثبات الغضب والکفر من الله تعالی علی الکافرین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مغضوب علیهم الضالین یهود نصارا مشرکان چې چرته کافر دی بس دا دوی خو ذکر کړ مغضوب علیهم ضالین دا نور په عطف دي دا غټه رامیان دا واړه په عطف دي ښا نو هغه په عطف کو پدې کې سری اثبات الغضب والكفر من الله تعالی على الكافرين پدې کې اثبات د غضب د الله تعالی له او کفر د جانب د الله تعالی نه په کافرانو باندې د ایمان د الله قهر او غضب دی ته وایې ته انعام نه پاغې ډیر خو وطنونه دي داتې دي داتې دي داتې دي ته دې ته وګوره الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر الته حدیث ته وګوره دنیا خو جیل د مؤمن د پاره او جنت د کافر د پاره نه دا غي دې ته مګورا چې غي په مزو باندې دي دا خو دا غي په دې نسبت چې واخلې د اخرت د عذاب په نسبت دا دا غي لپاره جنت ته دا دنیا ښه دا چې غي ته وپلې نو دا جنت ته ول دا دنیا الدنيا سجن المؤمن او مؤمن د پاره جیل له د مؤمن جیل له خانه دی جیل کې سره خپای کت نی خپا خپای کنه نو دنیا د خفقان ځای دی د تنګای ځای دی د مصیبتونو ځای دی د راحت او د خوشاله ځای اخرت ده د مؤمن د پاره الدنيا سجن المؤمن وجنه للكافر او جنت ته د پاره د کافر هغه عذاب ته چې وګوري د اوس ژوند ته وګوري دا د د پاره جنت ده په نسبت د عذاب د اخرت چې هغه عذابونو ته هغه غسلین زقوم هغه ته وګوري نو دا اوس د کافر د پاره جنت دی او دا تکلیف د مؤمن د پاره د دنیا دا کم راحت کم انعامات چې الله دلته یار کړی دي والمناظر القرآنية مناظر قرآني و لها تفصيلا مناظر قرآني لها دې د پاره تفصيلا هغه تفصيل له د دې دا خو اجمال کې تا ته وې کنه ته تفصيل کې بدل ترازي هم مشرح چې دا ذات قوم دی ښا د نعمت مؤمنانو په اسلام مسلمانان د الله په یاد کې دی رحمتونو ته وګوره اخیرت توجه ته وګوره عبادت ته وګوره استعانت ته وګوره هدایت د الله چې چاته کوي اثبات د دې نعمو الله کوم نعمتونه پیدا کړی په مؤمنانو لا او په دې کې اثبات د غضب او د کفر د الله د جانب نه په کافرانو باندې نو دا وایا تونه دا خود دې سره د سوره فاتحه د افتتاح لافتتاح الكتاب لافتتاح الصلاه موز د دین شروع کیږي او کتاب د دین شروع کیږي قران پاک نو ځکه د فاتحه سره فاتحه لغه کړه اسماء د فاتحه یو داده فاتحه ورته وایي یو نوم یې فاتحه دی بل فاتحه الكتاب دی دویم نوم فاتحه الكتاب دی دریم نوم ام القران دی ام القران ورته ویخه او دریم سلورم نوم سوره الكنز سوره خزانه خزانه ده پکې سوره الكنز خزانه ده پکې سوره کافیه سورت د کافی کافی ده دا چې په دې یو سورت فاتحه دې ځان پوهه کو دنیا اخرت لدې کافی ده په دې دې عمل وکړه کټول قران سورت وافیه طالبہ عرش فراخی کلاوی وسعت بدر باندې راولي ښا سورت شافیه شفا دا شافیه دا شافی کافی ستا ټول علاجونه پدې کې دي سورت شفا سورت د صحت د پاره مرض بلر کوي درنخه اتم نمونه شفا ده سبع مثاني سبع مثاني سبع مثانی ورته وای کنه قران کې نو سبع مثانی سوره نور ورته وای لسم نوې سوره نور ده ښا سوره الرقیه ورته وای هر یو سوره شته ده سوره الرقیه سوره دم دم نس اصحابین تپوس کوي هغه یو لیونی باندې دم واچو هغه اصحابین تپوس کو چې تا ته سپته و چې دا صورت د رقیه د دم اچي ویجی ماتا دا پته نه و خو د دې مختصر صورت تا برکات ذکر کړو ما وی چې دا پی وایا درې ورځې پی وی غلې ونی روغ شو بالکل هغه روغ شو نورقیه ورته ده کوي سورت الحمد سورت د حمد ده حمد د الله ذکر کوي سنا صفات حمد سوار لسم نومي تعلیم د مسئلې دی طریقه د سوال لرته کوي چې اول به د الله ثنا صفت وای د الله عظمت لوی اور سبب بیان کی نو بیا خپل حاجت الله تړوان دي کی چې الله زما خدا حاجت پیدا پوره کی تعلیم المسأله سورۃ المناجات طریقه د سوال درته ښیی چی الله نه سوال کئ په دی طریقه باندی کوخه سورت سوال سورت سوال ام الكتاب هلته فاتحه الكتاب کنا ام القران دی دلته کی ام الكتاب اصل د کتاب اتلسمی ام الكتاب ورتوی فاتحه القران نولسم نومې فاتحه القرآن دی او شلم نومې څه دی سورۃ الصلات سورۃ الصلات دا شل نمونه تفاسیر ذکر کوي نورم ډیر دي خدا عام او په دې باندې معلوم دي مفسرین راغست دي دا درته ذکر کړل دي د دې وایاتونو په مطلب پوه شوي وي ها د دې وایاتونو مطلب دا دی او د دې وو آیاتونو مطلب او د سوره فاتحه د آیاتونو مطلب درته وي بل تاسو ته داوي چې په دې صورت کې څه دي په دې صورت کې ډېر لوی برکات دي ورونو یو ورته بل لغه کوم چې د هر صورت نه لیکي یو خپل خپل اشاره ده او خپل خپل د دې هر ټکی د الحمدلله دا ولیکي ځان څخه بیا یې مونته نشي الحمدلله الحمدلله یوي شامل لجميع المحامد دا شامل لطول محامد لرا الحمدلله دا شامل لطول محامد لرا چې څومره حمد د الله وای صفت عظمت د الله وای دا شامل لغې د پاره ده ورپسې رب دې رب رب دې دا شامل للاسماء الحسنى دا رب چې دې شامل له اسماء الحسنى لره اسماء الحسنى څومره ډیر دي لیکن رب مربي پالون کې دا غینه ورته تللی رب العالمين عالمين وي عالمين شامل لجميع المخلوقات دا شامل لطول مخلوقات ولا اوس د مخلوقات د الله پته نه لګي ښا دومره مخلوق دی رونو او شي لا يعلم جنود ربك الا هو دا الله لخر نشي پیجن دی الله یې پیجنې ښا رب العالمين العالمين شامل رب شامل للاسماء الحسنى العالمين شامل لجميع المخلوقات العالمين شامل لطول مخلوقات نو الرحمن الرحيم رحمان دي ورحيم دي شامل لجميع انواع العفو والرحمت شامل جميع انواع د عفو او د رحمت لرا عفو درته کوي رحمت در باندې کوي زکه وای کنه یا رحمان او یا رحیم وای د الله رحم با راشی او پس ته په کې امه دې کې شامل لجميع دا شامل دی ټولو څه لپاره عفی او رحمت لرا رحمان او رحیم دواړه راړل کنه ګوره د دنیا او د آخرت د دواړو لپاره مالک یوم الدین ورپسې وإياك نستعين شامل لجميع السوالات دا شامل دی ټول سوالات ولرا کوم سوال کې وې ته کوم سوال چې کې ټول سوالات ولدا شامل دی و اياک نستعين خاص تانه مدد غواړو مونږ اوس الله نه غواړه کنه دا شامل لی للکافرین والمشرکین کافران مشرکان دهریان روسیان چینیان اندوان سکان ډوګرا دا ټول له شامل لخوا بس غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ټول دنیا راوسته کنه ټول له شامل له د الله په غضب کې دي ښا دا د الله قهر او غضب دې په دای باندې په کافر باندې ادمرا د دنیا جیزونه جوړي قسمه قسم دنیا لیکن د الله قهر او غضب دې په لوی غضب دې په مسلمان ساده باده ده په اس نه پوي کرکنه سر کو نه نه پیژني خود الله تعالی دی رحم ته وګوره چې قران ته راوسته دی قران ته کې نه ولې دی دی رحم ته وګوره د دې دواړو موازنه وکي نو دی په لبو وګوره د الله دی رحم سلور قسم دي ښا الف لام سلور قسم دي نو الف لام جنسي استغراقي عهد ذهني عهد خارجي نو اوس الف لام په الحمد کې کوم الف لام دي نو په دې کې دوه مسلک دي دو مسلک دي ښا یو مسلک د غفور او داغه د اتباع دی غفور رحمت الله علیه هو شي او داغه د اتباع مسلک دی هغه وای اللام فيها للجنس والاستغراق په الحمد کې دا الف لام د پاره د جنس دی یا د پاره د استغراق دی د جنس د پاره دی او د استغراق د پاره دی نو دا هغه مسلک دا هغه د اتباع د ټولو دا مسلک دی اللام فيها للجنس والاستغراق یا جنسی دی یا استغراقی دی دا د غفور مقصد دی مسلک دی تاسو دا ویلې دی په کتابونو کې وښوي کتلې دی یاد درته دویم مسلک او مذهب د سید هروی دی د دې د دوړو خبرو ته ګوري سید هروی وینا په الحمد کې الف لام سدي هغه عهد دي اللام فيها للعهد لام په الحمد کې د پاره د عهد دي نو غفور سی وای عادی دی اشی دا دا غفور سی وای جنسی دی استغراقی دی او سید روی وای اللام فیها للعهد غهدی دی هغه لپاره د عهد وای او غفور صاحب د پاره د جنس او د پاره د استغراق وي نو ته ما خو طالبان یو مونږ طالبان به څه جوړ کو مونږ په سبانه پویګو مونږ چې کیته استاد راته وایي غور چې غفور صاحب دا ویل دي غفور داغه اتباع هغه ټول په دغه مسلک باندې روان دي چې الله مو فيها للجنس او الاستغراق او سید هروی د هرات نه روان شو راغ راغ راغ په دې هندستانیانو باندې سر وګرځوخه اې دا تاسو کوم ځای ګرځئ په کرکړې په سر کو نه نه پويږي دا علما ټول ملزم ته دا تاسو وایي چې الله فی ال الجنس او الاستغراق دې کلام د پاره دې جنس دي یا دې استغراق دي غلط یې وی تاسو نو سید هروی یو دریاب د خانه غفور سے به لوی سړی دی او نحوی دی نحوی دی خپل درک نه لګي او هغه جامع عالم دی ډیر لوی سید هروی د هرات نه چلا روان شو کنه ټول علما داسې کی باسل چې تاسو ویلا غلط ولي وایي الله مفي على الجنس او الاستغراء نو اوس غفور سی وای جنسی دی استغراقی دی او سید هروی وای الله مفي على العهد لا په الحمد کې د پاره د عهد دی نو طالب زب سو ما تب سو وای تب کوم یو وای دا مونږ په نه پوي مونږ کوم یو وو دې لوی دریاب دې دې لوی عالم دې دریاب دې بحر دې دې په منځ کې ومنګه سو نو تاسو پښتو خبرو کوم وای شي وای واده د بابوزی دی ودیږي بابوزی اس په نه پويګم چې پوزې د ک پوزې مو خو به پوه نه شو چې کم یو ټیک دی چې دا د غفور صاحب خبره ټیک ده او که د سید هروي خبره ټیک ده مو خو په څه پوه نه شو خانه د دواړو وادونه دي خو موږ به پوه نه شو چې کوم وو چې دی صحیح دی او که دی صحیح د دې فیصله دا تاسو ته زین ته اچوم چې تاسو په افان پوه شئ د دې بداو هم تعبیر بداو کوم چې د دې اختلاف راغی غفور سے وی الله مفیا للجنس او الاستغراق او سید روی وی الله مفیا للعهد د دې په طلب سوق کوي دا مولا دې دا مولا دې دا دریاب دې دا دریاب دې فیصله به څوک کوي فیصله ګرانه ده د دې فیصله وی راځي د اصول علما او تبع فیصله وسو د اصول علما جامع معنی علما دی غیبه زمون فیصله وکي تا د مثال و امغره خدا نه شریعت وړلې خدا د تعبیر کوم چې تاسو په پوه شي زین تراشي نو د اصول علما او ته فیصله روان دکړه هغه ورته خپل مدعا وایي ویجی زما دا دعوه دا غفور سے وای چې الله مفیا للجنس او الاستغراق زما دا دعوه دا سید روی ته وی تسوای وی زوام دي چې الله مفیا للعهد لام په الحمد کې د پاره د عهد دي هغه دواړو خبره واوریدا وی ټیک ده پوه شو فیصله به د لولي کو زی فیصله به د لولي کو تاسو زی لکه د عالم شریعت خو نه خلاصېږي نه د دا خلاصېږي وی نو هغه فیصله ولیکله په نور الانوار بحث عام کې بر په منه باندې وګوره نور الانوار بحث عام کې هم مسئله به محل راوړي دا ګوره ښا نور الانوار په بحث عام کې بر په منه باندې وګوره هغه فیصله ولیکله متى امكن العهد کله چې ممکن وي عهد خارجي ممکن کدری وی الته راوړل امکان وی متى امکن العهد لا يثوار الى معنى اخر ضرورت باندې چې کولی معنا بلتا چې جنسي دا استغراقي دا عادي دیني دا هغه ته به ضرورت نشي کوله هغه ته به نشي تلې ولې هغوی دا فیصله وکړه چې د سید هروي خبره صحیح او د غفور صاحب خبره هغه راجح ده دا مرجوح ده راجح مرجوح وو لوی خلق دی کنه چې به د بیو نشي هغه راجح ده د سید هروي خبره او د غفور خبره مرجوح ده دا څه به ووخه خو تاسو د پویدو د پاره دا څه وام نعوذ بالله نعوذ بالله د بيد بینه کنه دا صرف تاسو د پویدو د پاره وام نو هغه فیصله وکړه چې متا امکان العهد کله چې ممکن وي عهد خارجي لا يسوار الى معنى اخر ضرورت په نشي کوله معنا بلتا چې جنسي ده یا استغراقي ده یا عهد ذهني ده دته بصیرونن نو د اغی فیصله و چې سید هروی سه وړو او غفور سه پړ دا فیصله وکړه کنه عبارت نه معلوم شو دا معلومه شوه چې سید هروی وړو سید هروی چې ده د د هرات ده د کابل او غفور شه به هندستاني ده د سید هروی ورشو او غفور ته پړو ده دا تعبیر مې درته وکړه د سید هلوی خبره راجح ده او د غفور صاحب خبره مرجوح ده د سید هلوی خبره کلکه قوی ده صحیح ده او د غفور صاحب خبره ضعیفه ده کمزورې ده مرجوح ده چې دې تعبیر باندې پوه شي حتا زه غوال افلام زود کړی دی وروره کلونه پکې تیر کړی دی په هر کتاب کې کلونه تیر کړی دی کنه اته تیر کړ دومره عمر تیر ک هوشي وی ټول عمر دې تیر ک په اوبو کې او بنه پیژنې کبا ټول عمر دې تیر ک په اوبو کې او بند پیژنې کبا تش شملې شار به خبر نشوي د مطلب اته دې غفور وی او یا لګیاي لګیاي لګیاي الف لام نه دې پیژندلې ښا الف لام لا نه دې پیژندلې اذان دی وجه فیصله وکړه تا نور الانوار پوس کتاب دی نرم کتاب دی تلوی توذی منار اغی وی متا امکن العهد کله چې ممکن وي عهد خارجي هغه وی لا یسوار وی لا امانا اخره ادی وی ممتنع معنا اخر تلوی توذی وی ممتنع د معنا بلا بلا معنا بناخلخه ذهنی استغراقی او جنسی پکې واخلي ممتنعه نو ته په قران شریف کې ممتنعه معنا کې ته چې د قران معنا کې ادا الحمد معنا کې نو ممتنعه معنا کې چې هغه منه ده او تی کې خیال شریف تمراله نو قران کې ته هغه معنا کې چې هغه معنا ده ها دا خو ټیک نه ده دا خو د قواعد د اصولیانو نه د اصولو نه خلاف خبره ده نو ته ولې د اصول د خلاف خبره کې فیصله اصولیانو کړی دا د اصول علماو فیصله کړی دا او ته داغي خلاف معنا کې نو منار توضی توضی اغي په رد وکنا ممتنع معنا اخر اسی کلک خبره وکړه میخي په ټاکو چې ممتنع د معنا بلا جنسي استغراقي لا ټول دا باندې کې عهدي بوای متا امکن العهد کله چې ممکن وي عهد خارجي لا يصوار الى معنى اخر ضرورت باندې شي کوله معنا بلتا نو بلې معنا ته ولې ضرورت کې چې جنسي وای عادي ذهني وای عادي خارجي وای استغراقي وای یو ځای عادي دی نیمه وایه نو غیر رد وکړو ما تا ته مسله کلا وکړه ما تا ته مسله واضح کړه چې سید هروی خبره قوی ده راجح ده مضبوطه ده سیده او د غفور خبره ضعیفه ده کمزوري ده مرجوح اصول علماء دا فیصله وکړه نور الانوار توضیح توضیح او منار ټولو کې دا فیصله وکړه چې ممتع هغه ډیره کله کوي هغه وی ممتنع معنا اخر ممتنع د معنا بلا نو ته قران کې ممتنع معنا مکوخه تاسو پوه شوي لګ لګ خیال ته مور سیده کنه چې تاسو لته کول شي دماغ ته اله خبره پېدای نو طالبانو بس په دې دا دوه معنی موږ منتخب کو دا تاسو ته نه کوي په ترجمو کې انزه ته کتابونه وای تاسو په یو غاړه باندې جوتیان یې په یو غاړه زوت کوي الله فی علی الجهت او الاستغراق بس غرق په دغه کې غرق شوی ښه راشي چې علما کم فیصله کوي اوس یو سوال واردېږي په دې خبره باندې چې د غفور صاحب خبره تا مرجوح کړه غلطه دې کړه غفور صاحب خو ډېر لوی نحوی دی لوی عالم دی دریاب دی دیم دریاب دی یو لوی بحر دی د علم او توای دا خبره قوی نه ده راجحه نه ده کنه دا خبره پکې نو موږ بالکل ستا سوال صحیح دی ځکه قول د عاقل قول عاقل په محمله په محمله محمله ثمانه محمله سیه باندې قول د عاقل په محمله په محمله سیه باندې هغه لپاره قول محمله سیه شته ده کنه او جی بالکل شته ده غفور خبره لا غفور خبره ټیک ده صحیح ده درسته ده د چا په مقابله کې د معتزله په مقابله کې د غفور صاحب خبره سیدا حق ده پر رد معتزله کې د غفور صاحب په زمانه کې معتزله ډیرو او معتزله دا مذهب دی ادا د معتزله او عقیده ده چې عبد د خپل فعل اختیاري خالق دی عبد د خپل فعل اختیاري خالق دی خالق لکه تا مود وکړو تاسو سار مود وکړو نو ته د دې خالق د دې مود هغه معتزله دا وایي ته خالق احسن الخالقین کی راضی کنه ډیر خالقان دي نه غډیر وای لکه هر عبد د خپل فعل اختیاري خالق دی دا د معتزله او د خوارج دا عقیده ده نو چې دا عقیده ده نو موږ وو غفور سے پر رد وکړو و دروغ وایي ځناورو په مو خوارج باندې رد کوي غفور صاحب دروغ وایي نو رد په څنګه وکړو الحمدلله په الحمدلله کې په رد وکړي جنس حمد هر حمد د حامد جنس حمد وای هر حمد د حامد وای مخلوق لله مخلوق د الله تعالی دی وراغ ردو کو پچا باندې په خوارج او معتزله باندې ردو الحمد لله جنس حمد د هر حامد په هر زمانہ کې اغا مخلوق لله جار مجرور به متعلق ورته کې دي مخلوقون مخلوق لله مخلوق د الله تعالی دی څنګه تاسو وایي چې عبد د خپل فعل اختیاري خالق دی اما عبد د خپل فعل اختیاري خالق نه دی کاسب دی کاسب څنګه د دوو آیاتونو د قران ټول نه مخالف یي الله ارشاد کوي الله خالق كل شيء غفور سے ورتوي د دې آیات نه مخالف یي معتزله الله خالق كل شيء الله خالق دار شي ده کنه نو چې دار شي خالق ده نو استاد عمل یو شی دی نو د دې خالق الله نه دی نو په معتدله وی رد وکړو بیا وای د دوه آیاتونو د قران نه مخالف وی الله خلقکم وما تعملون الله خالق تاسو د تاسو د اعمالو دی تاسو د اعمالو خالق الله دی نو د دې آیات څخه جواب کوي الله خلقکم الله ستاسو خالق دی وما تعملون او چې تاسو عمل کوي دا غي خالق الله دی ها دې آیات د قران نه مخالف یي تاسو گمراه یي غفور سے ورته وي تاسو گمراه یي تاسو عقیده غلطه ده عبد د خپل فعل اختیاري خالق کوم ځای دی عبد د خپل فعل اختیاري کاسب دی کاسب کاسب پیژنې چې کسب کوي یو عمل یو کې دی یو کسب وکړو موږ یو کو دا یو کسب دی دی دا یو عمل وکړو خالق خو نه کاسب دی کنه خو موږ دیو که کته پورته شو کته پورته شو نیت یو تړو نو دا خو کسب وکړو دی خو خالق نه چې موږ پیدا کړو نه د کسب وکړه نو غفور سیب په رد وکړو په دغه زمانه کې د غفور سیب معتزله خوارج ډیر زیاتو زور لدی کله کله خوارج زوري کله کله داسې یو دوره دي ګرځي دا کله یو سی واشي کله بل نو دغه زمانہ کې ډیرو نو غفور سیب را پاتې دو نو په دای باندې رد وکړو نو داسې سرکوبي ولا وکړه ذلیل کړ رسوای کړ چې وې تاسو وای د قران نه مخالف خبرې کوي د قران نه ولې مخالف خبرې کوي الله خلقکم وما تعملون د دې آیات نه مخالف یې کنا الله خالق تاسو دې تاسو د اعمالو دې نو دا عمل لا ستا کتب دی د دې خالق الله لخوا الله خالق كل شيء الله خالق د هر شي دی ځای په ځای ورته په معتدله او راضی ښه قران کې تاسو ګورئ بیا د په رد وکړو ولې تاسو غلطه معنا کوئ ولې تاسو غلطه معنا کوئ چې جنس حمد هر سنا صفت هر سنا صفت الله لره دي دا معنا کوي نه هر سنا صفت یا جنس سنا صفت مخلوق لله مخلوق ورته جار مجرور روباتي دا مخلوق د الله دی ته د خالق نه ښا د خالق الله دی تانه دا نیک عمل پیدا کتی قران تکینو لنیک عمل لکنه خو چا راوستي چا کینولې نو موږ کاتبان یو موږ کسب ولیو زمون خالق او زمون د اعمال خالق الله دی نو هغه په رد کو غفور سیف په معتزله باندې خوارج باندې نو د معتزله او خوارج ملزم کړل ذلیل کړل رسوا کړل هغه دفع کړل چې تاسو عقیده ټیک نه ده دا د گمراهی عقیده ده دا خو د گمراهانو عقیده ده دا تاسو سوای نو را دې وک په ایمان ښه نو د غفور سیف خبره قول عاقل به محمل کې په محمل صحیح باندې تک غفور سیف هم لوی عالم دی نو دا غ قول دی واغستو په محمل صحیح باندې کې خود نو دا غ خبره صحیح شو حق دا بالکل درسته ده پر رد معتدله کې اب معتزله یو ډله ده یو فرقه ده یو ډله ده یو فرقه ده هر زمانہ کې دا وخه حسن بصری ورته وای او اعتزل اعتزل معتزله موږ جدا شه جدا شه زمونږه التو یو معتزلی هغه ورته وی اعتاد لرشه زمونږه خپل ډلې نه یو بات تاسو معتزلی نو هغه په غفور صاحب خبره سیدا او رد یو کو په معتزله موږ د خبر غفور صاحب خبره سیدا نو معنا بنا الحمد څنګه کې پنځ غفور صاحب جنس حمد د هر حامد په هر زمانہ کې مخلوق لله یا مجرور مخلوقون کې دي لکه چې هغه باندې رد راشي کنه مخلوق دې د پاره د الله تعالی توای الله عبد خپل پیل اختیاري خالق نه نه کاسب دی خالق هو الله تعالی دی جنس حمد دار حامد په هر زمانه کې مخلوق لله مخلوق د پاره د الله تعالی دی نو ارحم الحامد وشي دا مخلوق دی لپاره مخلوقن ورته جار مجرور راو باسخه او سید هروی رحمت الله علیه اغوای صورت مکی دی صورت څه دی مکی دی او په مکه کې رسول پاک دا بیانې په تمام دنیا باندې رد کړي د مشرق نه تر مغرب پوري د جنوب نه تر شمال پوري په هر فرقه گمراه کافر باندې رد راغې نو سید هروی رد کو داغه معنا اعلا دا اغوی الحمد لله او دا معنا به څنګه کې الحمد حمد صفات کاملہ قدیمہ صفات کاملہ قدیمہ نو صفات شو کاملہ زما ستا صفات ناقص دي صفات کاملہ دا الله صفات کامل دي ان مخلوق صفات ناقص دي نو په کامله سره ناقصه وتل ښا د مخلوق صفات ته وتل دغه صفات کامله بیا ورپسې وای صفات کامله قدیمه نو خدای الله صفات قدیم دي ان مخلوق صفات څه دي حادث دي نو حادث ته وتل اوس معنا ته ګوره صفات کامله قدیمه ثابت لله ثابت بکی جار مجرور متعلق پر اوباتی ثابت لله ثابت دی د پاره د الله تعالی ها تاسو غیر الله لرسنګ ثابتوي تاسو غیر الله له څنګه ثابتوي دا دا خو صفات کامله قدیمه ثابت لله صاحب جار مجور متعلق د ثابتن ثابت دي د پاره د الله تعالی چې شریک ور سره نشته د انواع 40 لګ وضاحت وکا دا د وضاحت لپاره چې شریک ور سره نشته د انواع اربعونه الله سره شریک شته دی شریک ور سره نشته د انواع اربعونه دا د دې خاص په معنا کې پراته دي خاص معنا ته خو خاص دی وی چې صفات کامله قدیمه ثابت دي خاص الله لرا لله خاص الله لرا نو د خاص په معنا پويږي خاص معنا شریک ور سره نشته د انواع اربعونا شریک ور سره نشته د انواع اربعونا ولي اصول د شرک سلور دي طالبان اصول د شرک سودی سلور دی بیا کته لار خطا شوی دا نو غټی ته خدای وی لوټی ته خدای وی ونی ته خدای وی غوا ته خدای وی بیا کته اصول خطا شوی دی اصول د شرک سلور دی د سورت یاسین پسې کوم سورت ته سورت صافات راواړی سورت صافات مرتب الت بیان ای الله تعالی ښا سورت صافات چې اصول د شرک درته وخم دا نور خو بیا ته لار خطا شوی دا نور ته بوډی ته به خدای وی ولی ته به خدای وی ارزه ته به خدای وی اصول د شرک دا دي ښا اوس ګوره مرتب ذکر کوي طالبانو دا هم نشي ترتیب پکې نشته مرتب راو باسو والصافات صفا فالزاجرات زجرا تالیات ذکرا قسم می دی پاغه ملائکو باندې والملائکه صافات قسم می دی پاغه ملائکو باندې چې غي صف تړون کی په صف تړون سره ځان لا په عبادت د الله کې نفوس خپل په عبادت د الله کې فزاجرات زجرا قسم می دی فل ملائکۃ الزاجرات قسم می دی په ملائکو الزاجرات چې شړون کې دي شیطانانو لره زجرا پس شړلو سره وریه دي شیطانان دا وریه دي بوزي شیطانان شړي فتالیات ذکرہ قسم می دی پاغه ملائکو چې تلاوت کوي د قران رسول پاک ته قران راړي باز ملائکه جبريل عليه السلام اعوان دا دای جواب ان الهکم لواحد الا صاف واحد لا شریک ته لا شریک دی رب د اسمانونو دی رب د زمکو دی وما بینهما ورب المشارق رب د مشارق دی والمغارب په عطف دی دویم نو دا نفي د اولوهیت ملائکه وکړه نفي سوکړه د اولوهیت ته ملائکو چې ملائکه الها ګرځي اخو د الله عبید دي د الله د حکم تابعدار دي ګوره څوک په شیطانانو مسلط کړی دي څوک وحی راړي څوک وریدي بوزي څوک د الله عبادت کوي هغه د الله عبید دي او الله مقرر کړی دي نو تاسو ورته الها کوم ځای وای چې الملائکه بنات الله ملائکی دا الله لونه دي غلط وایي دا یو رد کو په دې باندې د عقیده د کافر باندې دوی مرد کوي ان زینا السماء الدنيا بزینت الكواكب وحفظا من كل شیطان مارد دا نفدا په باب د الوهیت د کواکبو کې کواکب الہ د دې استوري ښا دی به وی د استوري متر نه بنو ان کذا باران شو په موږ باندې د وجه استوري پلانینا باران شو په موږ باندې د وجه د استوري پلانینا نو استوري الہ نه دي او تاسو ورته ګورئ نن رد یو کو دا نفي وکړه دا کافرانو وی مطرنا بنو ان کذا نو ردیو که چې باران خو ستوري نه وري خان باران خو رب العالمین په امر باندې وریږي ملک ته وی ور وریا دی بودا ملک ته وی په دې مکه په دې خطه باندې باران اورو طوفان پیراولا باران پی اورو نو ملائکی خو تابعدار دي ستوري هغه څه کوي ان ذي ما غزينت اسمان می خسته کړي بزینت الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد او حفاظت دې شیطان سرکشنا مارد من سرکش او دا دو نفی شوی چې ملائکه الہ نه دي ستوري الہ نه دي وګوره خدای الله نو ستوري په سمانه الها دي او دا ملائکه هغه هم ځان د الله په عبادت کې نفوس تړلې دي وګوره جن شیطانان شیطانان بر نشي خته خو چې بر خېږي نو ستوره پر اخلاصيږي ولي نو هغه الها دي هغه ستوره ورپسې راخلا شي دا ستوره ولي دا ستوره ولګي دا شیطان ولي ښا دا شیطان ولي خانه دی ایرشي ایره ایرشي ولې دې بره د ملائکو خبرو ته وګ کې خو او حدیث کې راغلي دی وګ کې نو ستوره پر اخلاص شي دریشو کنه ملائکی ورپسې سدي ستوري یا ورپسې سدي جن جن پیریان شیطانان جن پیریان شن دا جنس واحد دغه جنس واحد ده نو پیریان شیطانان شو سلورم دا رد په بنی ادم راغی چې بنی ادم خو دومره عجزان دي هغه کې د اولوهیت څه دي چې تاسو وای دا تاسو هغه دا او پیجن چې شریک ورسره نشته د انواع اربعونه انواع اربعه کوم دي دا سلور واړه یاد تاسو ښه اول ملائکی دویم ستوری دریم شیطانان سلورم بنی ادم دا مرتب دلته راغلي دي خپل ځای داسې ترتیب سره نه دي راغلي ځای په ځای راځي دلته مرتب راغلي دي ښه ولی مرتب راغلی دي ملائکی د ټولو نه اول الله تعالی پیدا کړی دي بیا یې ورپسې اسمانونه پیدا کړ نو بیا دا ستوري بنا زینا السما دنیا بزینت الكواكب بیا کواکب پیدا کړ په اسمانونو کې ناغین پس د بنی ادم نه مخ کې بیا پیریان او شیطانان په ځمکه باندې وخا شیطان شیطانان پیدا کړ پیریان پیدا کړ بیا اخر کې بنی ادم پیدا کړ نو الله د سلور واړو ا د سلور واړو موږ ته بیان وکړو نو الله وی فاستفتهم او اشد خلقا امن خلقنا انا خلقناهم من طين لازب صفات کامله اوس په پوه شي صفات کامله قدیمه خاص لپاره د الله تعالی دی شریک ورسره نشته د انواع اربعونا انواع اربعو په جندل مذکور دی په سورته صافات کې مرتب اوس په معنا پوه شي د غفور سے معنا رد په معتزله او خوارج باندې او د سید هروی په معنا کې رد په تمامه دنیا راغې په مشرکانو مکه عرب عجم يهود نصارا سکان ایندوان دهریان په ټول باندې رد راغې ښا داغه معنا اعلا ده داغه معنا اعلا ده ولی په ټولي دنیا باندې رد راغې او مقابل د سو د صورت سره مناسب دی سورت فاتحه مکی شو دلتا او په مکه کې رسول پاک په ټولو قومونو او په ټولو د غفور صاحب خبره مو پیژندله او د سید هروی خبیب خبره مو پیژندله او د سید هروی راجح ذکر دی چې اصول علما لیکي متى امكن العهد لا يثوار الى معنى اخر کله چې ممکن وي عهد خارجي ضرورت بنشي کوله معنا بلتا چې جنسي او استغراقي عادي ذهني هغه ته باندې شتلې ښا اوس کې یو طالب وایي چې دواړه دي شي کنه نو دواړه نشي راتلې دا الف لام قسیمین دي ضدین دي چې یو راشي بل بنشي راتلې ښا دا هم یا ساتي اشه نشي ته وای دواړه دي پکې راشي نه دواړه نشي راتلې چې یو راشي بل بنشي راتلې دا د دین قسیمین دا دې په میان کې خپل تقسیم کړی دی چې یو راشي بل منشي راتلې ښا نو د غفور صاحب خبره چې جنس حمد د هر حامد په هر زمانه کې مخلوق لله په معتزله ورد په خوارج باندې رد دا خبره صحیح شو درسته ده پرد دا غي کې او د هروی سید هروی رحمت الله علیه خبره انواع اربعه مذکور دی په سورته صافات کې مرتب بدایات راځي نو اوس تاسو پوښوي د غفور سے په مسلک او تاسو پوښي الف لام او پیجندل خا چې الف لام څلور قسم دي په الحمد کې کوم الف لام بوایته نو که پر رد معتدله او کې نو جنسي وایا او که معتدله نیوي نو بیا به متا امکن العهد لا يثار الى من بیا به بل معنا نه کې بیا به عهد دینی وایقا عهد دینی بوای چې صفات کامله قدیمه خاص د پاره د الله تعالی دی شریک ورسره نشته د انواع اربعونا دا څه بوای ښا او طالبانو هر یو دا منتخب معنا کوخه دا تفاسیر تاسو ته نه کوي دا علما تاسو ته نه کوي ښا تاسو کوي تاسو به کتلی او دا نه کوي تاسو ته دا یاد ساتي دا خصوصیت ته شاه منصور دی ښا الله دې به تاسو کوی تاسو زړه ته دی الله راوړي ښا قبلګا رحمت الله علیه به وي دغه قبلګا رحمت الله علیه خپل والد سپته مرادي ښا ابوي دا علماء ول نه وردي اې دا دی به محل راوړی دا هغه به محل مثلا نه کتلې وي وای شي ټول علماء دي خو محل ورته نه معلوم او فیصله راوړه نو دا سي اقانه به کدا به مونږ ته دا سي اقانه کړ نو طالب ذهن هغه زر واخلي شي رشاو د خبره خدا سي دا او د سید هروي خبره دا سي دا د دوړو مناظره به مقرر کړه فیصله به اصولیانو وکړه اصولیانو فیصله وکړه طالب په زر پوه شي چې د سید هروي خبره غالب او سیده او د غفور صاحب خبره هغه سیده د پرد په مقابله د سید هروي کې هغه یو ځای وای غلط ورته ځکه وام چې طالب په پوه شي حالان کې زه به ادبي نه کوم زه ورته دا وام چې مرجوح ده پوه شوي دور ادب به ساته دور ادب به ساته چې غلط ورته نه وام مرجوح ورته وام د سید هروي خبره راجح ده او د غفور خبره مرجوح ده وی ادب به ساتي نو په لکه خو موږ ډیر لوی ادب ساتو دا خو موږ یو خبره وځي د طالب د پوي د پاره چې طالب ذهن ته هغه خبره راشي چې نه دا د خبره خو ټیک ده دی خو د یو ډلې باندې رد کړي او سید هروی په ټوله دنیا باندې رد کړي د دې لپاره تاسو خیال تراغلا ان شاء الله الله ودا کا کلاس ساعتیخه زه دعا کوم ډیر تاسو هم دعا کوئ دا دی الله تاسو نه نور ته ورسي بل معنا موږ کو اياک نعبد دا منتخب معنا ده ایاک نعبد عبادت ستوي نو عبادت په لغت کې ستوي او په اصطلاح کې ستوي بس عبادت په لغت کې ستوي غایت التعذیب غایت التعذیب ټول لغت ګوري لا ورتوي ښا غایت التعذیب نهایت ادب نهایت تعذیب عاجزی نهایت عاجزی تعذیب غایت التعظیم ته لغت کله کافر لغت نه کله مسلمان لغت نه هغه ذکر کوي دا معنا سوي غایت التعظیم بدای لغت معنا دا نو ایاک نعبدو کی او تا ته خدا معنا ذکر کړه خو شیب تا خو لغوي معنا موږ ته وکړه، د لفظ له لغتو نه دې راواغسته، د لغت معنا دې وکړه، خو موږ ته اصطلاحي تعریف وکړه د عبادت. اصطلاحي تعریف راته وکړه د عبادت. نو اصطلاحي تعریف درته نه کوي طالبانو. او اصطلاحي تعریف ورته وکړه نه غدر کنه کوي راځي دا خو لغوي معنا شوه چې غایت التعظیم ته وایي نهایت تعظیم ته وایي ته مونږ ته اصطلاحي معنا وکړه اصطلاح کې عبادت څه ته وایي نو دا یا ساتي دا لغوي معنا به دا به مرعي وي په معنا اصطلاحي کې به دا دنه پرتیقه مرعي وي یعنی دنه به پرتیقه نو داسې بوایي تعظیم دې جانن یا مالن تعریف ته ګوري ښا د عبادت تعریف دا دی تعظیم دې جانن یا مالن ځکه عبادت دوه قسمه ده تقسیم ځکه وکړو عبادت دوه قسمه ده کنه یو مالی بدنی تعظیم دې جانن یا مالن سره د عقیده صحیحه نه عقیده به صحیح غره ښا ته عقیده دې صحیح نه عبادت ته عبادت نه دي سره د عقیده صحیحه نه سره د اتباع د رسول پاک نه سره د اتباع د رسول پاک نه کې اتباع د رسول پاک پکې نه بیا عبادت نه دي کده چې عبادت کې اتباع رسول پاک نیوی نو هغه عبادت دی نه دی عبادت څوک ته عبادت وې دي کې خو اتباع رسول پاک نشته دی نو تعظیم دی جانن یا مالن سره د عقیده صحیحه نه عقیده به صحیح وي په عقیده صحیحه سره څه چلو شو قادیانه وته پرویزی وته شیعه وته دا درې واړه ته نه وته خکریشتانه ته وته تعظیم دې جانن یا مالن تعظیم دې جانن یا مالن سره د عقیده صحیحه ده نو چې عقیده دې صحیح کړه نو قادیانه دې ته نه رک پرویزی رک شو شیعگان رک شو ایتی وتل کنه ای عقیده خو باطله ده غلطه ده د قادیانی عقیده د کفر ده کنه د پرویزی عقیده د کفر ده کنه ها نو کفر عقیده ده هغه خاتم النبیین نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت هغه نه مني خاتم النبیین نه مني نو عقیده د کا د قادیانی عقیده د پرویزی عقیده د شیعه ختم شوخه لاړه په دې تعریف باندې اوس ګور ورته دود به دود شي پانی به پانی شي دا پیدې دا وبدي اوس په پوه شي تعظیم دې جانن یا مالن تعظیم خو دې هغه معنا به مرعي ساتي په دې کې تعظیم دې جانن یا مالن سره د عقیده صحیحنا سره د اتباع رسول پاک نه و دې کې خو اتباع رسول پاک اتباع رسول پاک تر څه دې بدعات وتل بدعات رسومات دا د ځان نه خبري دا اوته ولې اتباع د رسول پاک په دې کې نه ده نو دې سره دا بدعات او دې څومره بدعات چې دي هغه په اتباع د رسول پاک سره ودی ځکه دې کې خو اتباع د رسول پاک نشته تعظیم دې جانن یا مالن سره د عقیده سینا سره د اتباع رسول پاک نه اتباع رسول پاک عامه ده دلته به عامه کې صراحتا وی او که حکما وی اوس جامع معنی تعریف شقه او تعریف جامع معنی شقه صراحتا او حکما صراحتاً وي یو شی په دې منع کړی ده صراحتاً یو شی دی صراحتاً په دې حکم کړی دی منع کړی دا یا حکم کړی صراحه او حکما یا حکما وی حکما سمانا حکما دا معنا کدا مکروها په زمانه د رسول پاک کې وو نو رسول پاک ورته مکروه ویلو دا مکروه دي صراحتا او حکما دا معنا دا مستحبات دا مستحبات که زمانه د رسول پاک کې وو نو رسول پاک ورته خویلو او که وو ورسته پیدا کړ سره د اتباع د رسول پاک نه اتباع د رسول پاک سره بدعات رسومات غلط عادتونه دا اوتل اتباع د رسول پاک عامه ده صراحتا وی او که حکما وی ها صراحتا او حکما اوس تعریف جامع معنی شخه پورا اوس پکې ټول رالل مکروهات پکې راغلل مستحبات پکې راغلل دا تعریف تاسو ته څوک نه کوي یعنی وای دا عبادت په لغت کې څه ته وایي معنا به کوي په اصطلاح کې څه ته وایي یا به تاسو درې نو ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه ایاک نعبد دا ایاک تقدیم د ما حقه تاخیر فائدہ کوي حصر اختصاص لرخه ایا کای زکه مخکې کو نعبدو یرستو کو دا ایا کای ولې مخکې کو لتقدم المفعول وکرر لاهتمام الحصر دای مخکې کو او مکرر کو د پاره د اهتمام د حصر ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی ځکه عبادت دوه قسمه ده کنه خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی اما عبادت تعالی تعالی لکو او عبادت الله لکو صد پاره کو وعبد ربک الله را ته امر کوي پیغمبر ته به پیغمبر ته ته وای وعبد ربک حتا یاتیک الیقین عبادت د رب کو دراغه پوری چې راشي تا ته یقین یقین څه ته وای وې مرګ ته وای ښا د مرګ پورې عبادت کو نور شیطان دومره ناکاره طالبانو جمله معترضه ذکر کوم بغداد عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د ډیر لوی چيلي دول کال چيلي استي دي نو دې په یو ځای کې چيلو په یو ځای کې نو داسې یو رڼا جوړ شو لکه غ شپه و شپه تور شپه و خدا سی او رڼا شو आवाज ورته وشو او عبد القادر ذا ارس می درته بخلی دي ارس می درته بخلی دي بس کا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی ما سوچ وکړ چې عبدالقادر ته څوک دی قران او حدیث باندې سوچ وکړ نو ما وی چې عبدالقادر ته څوک دی رسول پاک تعالی وی وعبد ربک حتا یقین د مرګ پورې عبادت کو نو ته څوک چې تا ته وی ارته مې درته فکرې بس کا نو چې دې آیات باندې نظر واچو او حدیث ته او قتل ان اواز او ملعونا ما نشي دوکا کوله ملعونا شیطان ته وای شیطان ما نشي دو شیطان आवाज کړو ښا ایمان نشي دوکا کوله شیطان ورته وای ستا په شان د رد ستو په سونو دوکا کو په سونو باندې خو سچلو کوم تا ته علم دینو د علم چل را لنه راځي شیطان ورته وای زه څه چل کوم ستا په شان خود د ردی په سونو دوکا کوم خو افسوس دا تا سره علم دی او د علم چل مال نه راځي ته دوکا کیږي نه دا شیطان دور نه کار دی رسنه چې ته عبادت کې دوکا شي ښا او شي خیال کوي چرته سړی حقوق ویني یا چرته یو څو اواز واوري نه دی بیا وایي زه خو زبرګیم ورته نه راکې نه خوار لک دا زبرګی دا دا د اوس په نه چمې چی چی دا ابلیس دی دا تلبیس دی ابلیس دی دی نه ځان ساتي خاطر چې دوکه شي چرته یو سړی دا سراغه دا ټیټرون ده کنه دا چې د شپې داسې ګرې نو دا رڼا کوي رڼا دا زمیدار سړی و داسې جامې به ګړې ما ته رڼا بلستنه کې کېږي چې ما ته راغی مې خدای دې بې خوا ته دا دې کپړو کو ستا کونه کې غول پراته دي او ته اوس ما ته رڼا کېږي مې دا خدای دې روکا وای شي مې تا ته وګوره زورګای ته وګوره نو دای دور بیا نه پیژني چې کپڑا دا ټیفرون دا خو ور کوي کنه دا پړکواله کوي نه هغه ویګنې د زبرک شوم کما کړه دوکای دوکای نشي چلته ها ا دی باندې خیال کوي نو دا د عبادت او د علم فائدہ دا د طالبانو علم لوی شی دی ښا تبع علم وګوري بس دا کسوټه ده دا چې درتقي تعریف ته او پیژندل تبع وګوري چې دا بدعات دي او کدا عبادت دي دا عقیده صحیح ده دا عقیده باطله ده او تبع فورا غسوټه براکاږي هغه به تاسو معلومه ده زر دي کدا نه دي زرخه تبع فورا په پیژنې چیرې دا سړی دی تبع فورا په هغه باندې پوه شو چې او هو دا سړی خو پیغمبر پسې لګیا دی دغه د پیغمبر هتک کوي پیغمبر له ګناه ثابتې پیغمبر له لغزش ثابتې پیغمبر له ګناه ثابتې دا سړی ټیک دی کنه نه بالکل ټیک نه دی پیغمبران معصوم دي دا زموږ عقیده ده کنه ټول پیغمبران معصوم دي ښا د ګنا نه پاک دي د ګنا نه یو پیغمبر پاک دي د ګنا نه او چې کوم ځای کې راځي هغه ځای به ته جواب کوم ښا پیغمبران پاکي اته ول ګنا ثابته څوک ته نه دی معاف شوی ښا مشران وای ما نجلاه والرسول معا من لسان فكيف كان ورا قيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول ذو كهنه دین نه خدای خلاص شوی دی ان رسول خلاص شوی دی الله لره ولد وای او رسول ته کاهن وای جادوګر ورته وای دای نه وسو خلاص نو دی خلکو نه پیغمبر نه خلاص په خدای یقینو پیغمبرانو دی وسو ورته چې څه سبب وي ورته دا علما ورثه الانبیاء دی غیته څه سوای العلماء ورثه الانبیاء نه دي صحیح حدیث دی نه وارثان قتل کړل کنا شهیدان کړل کنا هغه سرکوزو هم پیغمبران وجلیو د علما وایي خلا د شینکارور د هغه تر زامن دي کنه او چې دای ما کارونه کوي طبق النال بالنال زکه ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه عبادت مونږه تعالی کو مالی وی او که بدنی وی نو عبادت دو قسمه دی مالی او بدنی او هغه تعریف ور سره مکمل کوي نو تاسو د عبادت په معنا باندې پوه شئ ایاک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی او که بدنی وی نو عبادت بیا عبادت د لاس عبادت دی تفسیر کبیر لیکي د لاس عبادت دی لاس داسې کی دی د خپو عبادت دی او دس کې راوی جمعات ته دا د خپو عبادت دی د سترګو عبادت دی د سترګو عبادت دی خپل سیدی ځای ته ګوري د سترګو عبادت دی کوي ستا ټول بدن په دغه وخت کې دې دا سي لګیا دې په عبادت کې استاد جب عبادت ته جب ته د الله په ذکر او تسبیح او تهلیل او قران باندې خو دې کنه نه د جب عبادت ته ځان لا د سترګو عبادت ته ځان لا د خپو عبادت ته ځان لا د لاس عبادت ته ځان لا الله ته داسې کړ یا داسې کړ بل غاړي ته باندې کولې د سي دي ځای ته وګوري ښا لکه دا خې دا سي ګوري کنه نو کراهت ته په موس کراغه ته به صحیح کینا فقها وایي د جمعات مخې ته به کاغذ نه لګي چې د مصلي خیال ناراضي ورته ایته چې خیال ناراضي زیب زینت بنه کې ښا د جمعات مخې ته به زیب زینت نه کې رستو کو اپلا دلته د مصلي ذهن اپلا دي مسکی فطور نقصان راځي نو ته عبادت ته ودرېږي وشي او هغه عبادت رک شو وشي چې تاسو عبادت کوي چې ته الله ویني خشوع په موس کې شرط ده د پاره د قبول خشوع په موس کې شرط ده د قبول زمنګ مذهب نه وای ها منګه بس وو اذا قلت هذا وفعلت هذا فقد تمت صلاتك چې دا دی وې دا دی وکړل بس نو موږ د تام چې غاړه اخلاص شو قبول نه قبول الله ته معلوم دی اياک نعبد خاص تعالی عبادت کو مونږه مالی وی او که بدنی وی عبادت دو قسمه دی مالی او بدنی اوس مالی عبادت هغه تاسو ته ما ویلو مالی عبادت ستا واغستی یو روپۍ دی واغستی شلون په بابا دی وګورغولې دا جایز دی کنه ناجایز ناجائز د تا تدی د مال وکړه تا تدی د مال وکړه هغه پیسې کوي خپل ته به سرکوزي ناتي چرس کی انو ولي تا ورکه بي ضایع طالبانو له ولي نه ورکه د دې غلطه طریقه ده خلق غلطه طریقې کې دا نظر نیاز دا بالکل غلطه ده نظر په نوم د الله صحیح ا نظر په نوم د عبادت باطل نظر په نوم د الله صحیح دی کوي او حدیث شریف کې راځي نظر څه چل کوي د شوم سړی نه مال وباسي شوم دې اته غوښ چرته سجه نه ور کوي نو جو وای ما دا سانډه منلې دا ګډ می منلې نو شوم نه داوزي او نظر یو شی نه د فقې چې سم مقرر یغه به مقرر صدقه یو شی د فقې ښه نظر شی نه د فقې صدقه د فقې نظر خطاو کو د الله په نوم صحیح او که د بنده په نوم دیو کو چې دا نظر ما د پیر بابا په نوم کړی دی ناجایز دا نظر دا ګډ دا سنده ما منلې د لوی ځوان په نوم باندې په اجماع سره ناروا دي حرام دي ښا نو دا خلق پوه نه دی چې دی نظرونه کوي د غیر الله نظر د الله په نوم بکې او ثواب هر چاته بخي ثواب هر چاته چې بخي نظر د الله په نوم کې یا الله دا سانډه ما صاحب په نوم باندې لري ته زما دا کار وکړي یا الله دا سانډه مې ستا په نوم منلې ستا په رضا ستا رضا له خدای پاک دې ثواب بغداد ته تورته څوک چې یادې پیر بابا ته ورته سخی سے ته ورته مثال په تور بل یادې بل یادې بالکل جائز ہے نا لیکن په نوم د الله به کې نو صحیح دی او که په نوم د غیر الله دی او که نظر نو غلط دی بیا نه رسی الټه ګناګار د دې ذاتي مثال دی هلته غدا خانه کې غ کاغذ واچي غسوري کې کنه نو ځای ته ورسی کنه اوس کته ته پس مګه کې دا د خانه څخه وبرسي نشي رسېږي کنه ته صحیح وایا یا الله دا شی ما منلې ستا په نوم او د دې ثواب ته یو ولی ته چې کوم ولی نوم اخلي هر یو ولی چې وای الله د دې ثواب هغه ته هغه ته ورته رسی ورته رسیه که مشرق کې که مغرب کې که جنوب که شمال کې ورسیه ورته رسون کې الله دی خو ته د الله په نوم باندې نظر وکړه او که نظر دې د بنده په نوم وکړو د بنده په نوم دې نظر وکړو بغداد سے په نوم د سخی سے په نوم مثال په تور پیر بابا په نوم تاتا سے په نوم باندې بل چا په نوم باندې چې دا ګډ ما منلې دا دیګ می منلې دا غلط بالکل شاه عبد العزيز رحمت الله عليه په تفسیر عزیزی کې لیکي دا شی مردار شو حرام شو ناجایز شو بالکل ناجایز شو لکه خندیر دومره پورې غلي کړی دی ښا ځکه چې لا خو نظر لغیر الله یا نظر لغیر الله حرام دی ما اهل به لغیر الله هغه شی आवाज اوس چې غیر الله لربي پاغي باندې نو دا خو حرام دي تا خو حرام کو نو حلال شه دا مسلمانان ناپویا دا ناپویا مسلمانان حلال شه حرام کی کتابونه وای جهل زیات ده کفر وای جهل زیات ده کفر نه دا کفر چې راځي د وجه د جهل نه راځي ښا دې پویا نه دی انو جهل د وجه نه کفر راغی نو بیا غ نظر ته جایز وای خوراکي ناجایز دی نظر د غیر الله په نوم کول حرام دی اوړلی حرام دی خو او په خولی حرام دی خوړلی حرام دی چې خوري مغام حرام دی ښا دا مو یوران ټول دا نظرونه خوري او دا غټ غټ یو حرامیانی پوښي ټول الته ناتی بدی د پاره ناتی الله دې ته مونږه تاسو بچو ساتي دا دا یا ساتي شریعت خو صفا خبره کوي شریعت عجیبه خبره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فقها او تراشی فقها په میخ وهي چې ته نه پوهېږې زه نه پوهېږم راشه د فقه نه تپوس وکړه د قرآن او حدیث په مطلب نه پوهېږي نو فقهاو د هغې محنت کړی دی کوشش کړی مونږ ته یې غره او باطلي دي هغې نه تپوس وکړه خو ستا دا مال چې ضایع نه شي ته لس زره روپۍ خرابې شل زره روپۍ باندې یو ګډ اخلي ها ولې به ځای اخلي ستاسو مال دا خو ډیر قیمتي مال لستا د مسلمان هر یو مال د مسلمان قیمتي دی او تی به ځای په حرامو کې لګې نو نو ولې الله تعالی په دې خپکیږي نه نستا مسلمان مال چې بی ځای لر نشي ولی نظر عبادت ده او عبادت د چا کیږي نو تا خو د بنده او کدا زکه ګناګار شوي دا ذکر مال حرام شو دا ذکر خوراک حرام شو دا ذکر پړل حرام دي ښا دا ځکه اورل حرام دي او دا ناجایز دي دا ټیک نه دي فقهاو په باندې تصریح کړی ده پوس قبلګا رحمت الله علیه یو ځای کې وی مولانا اشرف علی رحمت الله علیه ورشتو مولانا صاحب رحمت الله علیه دای راغلو پخور ته نای کې دی باندې بحث شروع علماء بحثونه بداوخه دغه خبرې نه وي دغه بدا یو مسلې باندې بحث کو تیر یو سړی دی جاهل دی نا واقف دی او بالکل په علم نشته دی هغه نظر وکړ د دې ځای نه چې یاره ما دا ګډ روان کړی دی په دې لارې بوزي داسې بوزي دا چرته بوزي لکه دا پیر بابا له بوزم ما منل مخکې به دا وزیر راتل له دا لوی غوبل به جوړ کړو پیر بابا ته زو گاډه به اغسته ولا ټول بتلل وسه د ګډه غسته دی بوزي په لار کې په طالب پیر شو مولا په پیر شو کاکا خیر علي چرته دی رجی دا خو زمو زم پیر بابا ما د پیر بابا منلې دی نو دی ورته وای تا خو غلطه کړې دا شیخ دی خراب ک مردار دی ک دا خو خراب که مردار دی که دا خو تا حلال مال حرام که دی پویا که کینو بومو بی پوس کولی ورته وای داسې مو آیا غلطه ده پوه شوي دا خو تا حرام کړی دی بالکل حرام دی او ناجایز کړی دی ته دا نیت تجدید او که بدل کړه نیت دی دا سی وایا چې دا شی ما د الله په نوم منل دی ثواب دی الله پیر بابا ته ورسي نو که تا پویا کو او غد داسې اوې نو وایو چې احتمال دی یقین نه لګورئ احتمال ده چې الله تعالی دا سړی د ګناه نه بچ کړي او دا شی حلال کړي خو الا چې یو خبر ني بالکل نا واقف دی جاهل دی او تا ولا تجدید د نیت وکړو نو په دې هغه سور اصلاح کولا نو مولانا اشرف علي رحمت الله عليه مولانا صاحب د ورشتو نور علما د وطن هغه وی چیرې امید دې چې الله تعالی دې سړی ته عفو کی او د مال ول حلال کی خو الا چې دې د ځړنه پاغیخ پیمانه چې ایمانه غلطی شوې ده زه نور پوهه جهال جاهلم پتراته نو پتراته نو او دا نیت یې وکړو نو کدی تجدید د نیت سره د د د اعمال او د الله د ګنا نه بچ کی نو احتمال د دې شته دی په تجدید د نیت سره خو الا چې دا څه واقعي پیښه شي کنه نور پوری کوشش کی ګنې شاه عبد العزيز وای رحمت الله علیه دا شی په شان د خنزیرو ګرځیدو دا نه دا کیږي لیکن دی ګور علما خو مولانا شریف اشرف رحمت الله علیه ته حکیم الامت وای حکیم الامت دی ته وای د خلکو مرزونه معلومه هغه امراض ته پکې دا غي هغه مرزونه لرکول ښه نو دا یو احتمال ګوره دا علما څومره کوشش کوي څومره محنت کوي څومره په امت باندې خفقېږي څومره په عوامو خفقېږي څومره د دې په مال خفقېږي څومره په دای خفه کیږي دا د علماو اصلاح ده خدای پاک دی علماو هغه غلوې مقام نصیب کی الله دې درجات عالیه نصیب کی دا اوسنی کی دیم علماء د خلق اصلاح کوي خلق د تباہی نه بچ کوي چې وقوم بچ شي د تباهۍ نه تباهي را روانه ده عذابونه را روان دي زلزلې لا را روانې دي طوفانونه را روان دي ځان بچ کې استغفار وایي منځونه کوي عبادت کوي الله یاد نو ګور علما دومره کوشش کوي چې یره دا شی دی واپس شي کنه دا شی دی واپس نو هغه په کې دا دغه کړو دا غي قبله وی رحمت الله علیه دا واقعا بیانوله ما تاسو ته غزکه وبخا اياک نعبد خاصه العبادت کومنګ مالی وی او کبننی وی عبادت ته وی تعظیم دی جانن یا مالن سره د عقیده سینا سره د اتباع رسول پاک نه اتباع رسول پاک عامل صراحتا وی او که حکما وی مستحبات ټول له شامل شوخه یو سړی ته आवाज وکړه او براړه ډاکټر لمه بوزا دا کارو کا دا کارو کا استعانت ته جائز دی وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ودي دا یو سړی بیمار شتا ته یې ما درد دی لما ډاکټر لبو اسپیټال ته بوچته کا زره بوزا که پیژنې کنه پیژنې د مسلمان حق دار بوش فورا به بوزي تا خو ځای خطا کړی دی خبره دی خطا کړی ده پوه نشوي تا ته قرآن ثوي لا تدع من دون الله مبلي ما في وعد الله تعالى نه له دعوه الحق دي الله تعالى د پاره بلنه حق ده بس الله بلا دا والقدر خيره وشره من الله تعالى دا دې زوت کړو کنه دا خو که خیر او که شر دی یو الله یې ورکي ښا دا یا ساتي نو په دې باندې اوازونو باندې اوس زما ته یو مثال وام دا زمون خلک خو شکر دې بچ دي دی پنجاب ته چې ورشي هغه د بانګ نه مخ کې او رستو درود وای یره دنه د خدای د پاره ته پوزه کوي دا درود پیغمبر ویلو دا درود حضرت بلال ویلو دا درود اصحابان ویلو دا درود تابعین ویلو دا تب تابعین ویلو امامان ویلو نو که یو کس ویلی نو موږ به واو ته نکبخت چې یو کس نه دی ویل نو لې شروع کوي دا خو د بانګ سره اوس یو سړي بانګ وي بانګ اخلاص کو ها الله اکبر لا اله الا الله وي خو که دور سره وي چې محمد رسول الله بانګ غلط کو حالانکه محمد رسول الله د کلمې جز دی او کاغی ور سره وي بانګ غلط کو ولې رسول پاک نه دی ویلي جبرئیل علیہ السلام ورته دغه خولیو دا ورته جبرئیل علیہ السلام وقول نو رسول پاک کوي نو زموږ دا خلک دای د خدای د پاره سوچ نه کوي کله الله د رضا د پاره سوچ وکړو الله د رضا افراط تفرید نه بالکل نه خدای الله د رضا د پاره سوچ وکړو هیڅ چری به بیا نه وي پوه تاسو کینه درو شریف خو درته زر زلوای زو زر زلوای زبدي تور وګورم ټول راځي خوایا لیکن دی نه پوهیږي خانه نو خدای دې پوه کی وای خبره کوم نه بحث کوم نه تا ته بدوام نه اسلام صرف داراته وای چې پیغمبر ویلي د بام نه مخ کې دا درو چې تی وای حضرت بلال ویلي دي حضرت عمر ویلي دي ابو بکر ویلي دي یو اصحابي ویلي دي یو تابعي ویلي دي یو تبع تابعي ویلي دي یو امام ویلي دي ندی ویلی چا خدای به خو با ته نزدان نه تل پکې شويشت کېدی ځان نه خبره جوړه کړې ده نو چې تو ورته وای نو او دا د پیغمبر دشمن دی دشمن نه دی د پیغمبر اتباع پکې ده تا کې د پیغمبر اتباع نه ده تا کې سنت د پیغمبر نه دی دا سنت نه دی ښا اتباع د پیغمبر ځان کې راواله عبادت وای دی ته وشي تعظیم دی جانن یا مالن سره د عقیدی سینا سره د اتباع رسول پاک نه اتباع رسول پاک عامه ده صراحتا وی او که حکما وی ته عبادت ته سره نه پیژنې نو دا یو ویاک نستعين امداد غواړو خاص تانا الله امداد غواړو په حاجات خپلو کې غایبانه تواس کو اواز کوا الله تعالی ته له دعوت الحق دی الله تعالی د پاره بلنه حق ده لا تدع من دون الله مبلې ما سوا د الله تعالی نه دا بدر ترس وضاحت سره راضي وشي رد بکې په فرق باطلو په کافرانو باندې مشرکانو يهودو نصاراو د دنیا په دهریانو په ټول باندې برت کوي ښا هغه به رستو هغه رد بکې داسې رد بکې چې تبا اریان شي دغه په رد باندې ویا کنستعين خاص تانه مدد غواړو موږ په حاجات خپلو کې ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب خو جایز دي ما فوق الاسباب جایز نه دي ښه چې زه غیر الله ته आवाज کوم ښه د غیر الله ته اواز کو دا ناجایز دی وشوي یو الله ته هر وخت اواز کو الله سره تعلق ګور پیغمبر ته اواز ناجایز دی نو پیغمبر ته اواز ناجایز دی بيد الله نه بل چاته اواز نه کې غایبانه ځکه واړو یو خو حاضری یو هغه یو دا غایبانه وشوي دا الله الله تعالی ته سوال کاوه لکه هغه زمون خالق دی او لا تدع من دون الله له دعوت الحق او دا الحمد لله کی چې رد کوي کنه په ټول فرقو باندې رد کوي الحمد لله نو الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رسول پاک وای حمد وام الله تعالی لکما ينبغي لجلال وجهك کله چې مناسب دي د جلال د ذات ستا او د عظیم د صفات ستا مونږ خو نشو ویلې مونږ په سبان دیو هغه ذات چې هغه لو ذات دی او لوی صفات دي داغه لحمد وو داغه د حمد قائل یوخه حمد قائل د اغیو نو داشو او طالبانو الحمد لله رب العالمین مدعا کی دی صورت دا خبره په عبادت پوه شوي کنه بس الحمد کې الف لام یا ساتي او په ایاک نعبدو کې عبادت یا ساتي دا دو تعریفه تفاصیل نه کوي او دته د صورت دغه کوم چې معنا کوم ښه الحمد لله دا مدعا شو طالبان د صورت مدعا صدا الحمدلله دلیل په سره چې صفات کامله خاص الله لردي شریک ور سره نشته د انواع اربعونه د الحمدلله باندې دلیل سره انو رب العالمین اذ دلته به اس کې دي اذ رب العالمین ځکه دا په دلیل دی ځکه د پالون کې تمام مخلوقات دی دا یو دلیل شخه دا د صفات کامله او د لپاره مثال کا امثله درې امثله کا یا درې دلایل کا ته امثله وای ک دلایل وای خدای ته طریقه خیم درې امثله کا دا مثالونه دي رب العالمین الحمدلله ولی صفات کامله قدیمه خاصه فرض الله تعالی دي ځکه چې رب العالمین مربی پالون کې د تمام مخلوقات دی عالمین عالم ملائکی عالم انس عالم جن دا خدای ساتي دا وې دلته کې تفسیر مظهری په اخیر کې لیکي یو اخیری جلد کې غالبا کې دویم دی دا اخیری پای کې لیکي چې لا عرش سره یو لا قنادیل راځوان دي عرش سره سور راځوان دي یو لا قنادیل دا ټول دنیا یو قندیل دی دا ټول دنیا یو قندیل دی یو کم یو لاک الله په خبر دی چې کیسه دي الله په عالم دی پته نشته دا چا دا الله علم ته وګوره شان ته وګوره عظمت ته وګوره دا هغه لیکلي اخیری کې چې عرش سره یو لا قنادیل راځون دي او دا زمکا دا ټول زمکا دا یو قندیل دی نو یو کم یو لاک نور دی نو څنګه الله تعالی علم د شای کې سدي د الله تعالی عظمت شان پته نه لګي نو طالبان اے برطرف خیال قیاس او ګمان او وهم اے اوچتا د خیال او د ګمان او د وهم نه اے برطرف خیال قیاس او ګمان او وهم وظهر شګف د اند شنیدی مخان دی دفتر تمام گشت به پایا رسید عمره ما هم چون در اول وصفه تو مانده ایم زه دې لا په اول صفت کې لګیا یم دویم ته نیم رسېدلې زه دې اول صفت کې لګیا یم دومره لوی شان دې د الله عظمت دې الحمدلله صفات کامله قدیمه خاص د پر د الله شریک ور سره نشته دا مدعا شو رب العالمین اذ هو رب العالمین دا یو دلیل شو الرحمن الرحیم دا دویم دلیل شو مالک یوم الدین دا دریم دلیل شو دا درې دلایل مدعی مدلل کړه په دلایل ثلاثه باندې ښا مدعا به مدلل کې په دلایل ک اربعه جوړه ک ثلاثه جوړه ښا درې دلایل ورته وي ک رحمان رحیم ځان لکه بیا څلور شي خو یوې کا درې دلایل وي په مدعا چې ولې هغه حمد الله لره دي صفات کامله ځکه تمام مخلوق پالي دوست او دشمن تمام مخلوق پالي څومره مخلوق دي تمام ا دوست او دشمن یو رحمان دی او رحیم دی ور رحمان دې بي سواله ور کوي رحیم دې په آخرت کې مؤمنانو باندې برحم کار کوي هغه رحم اخکار کیږي کله مالک یوم الدین بادشاہ د رد د جزا دی هغه به ال تخکار کیږي ښا دا پنځه صيغه د غایب وي ښا دې پنځه صيغه د غایب وي طالبان ها اته مسلمان شې نو ته د الله عبادت کې په دې الله عبادت په چا کې د الله اياک نعبدخه وإياك نستعين غختنا بده چانه کې اواز بچاته کې نو ګور انسان تډیر لوی مقام او شرافت ملاو شو شرافت او مقام ورته په دې میلاو شو په دې عقیده باندې دا مسلمان دغه قریب دی الله ته دا مسلمان دغه دومره نږدې دی دا د عقیده ده د خیر او شر مالک یو الله دی عبادت دی یو الله کی غختنا غواړي دی یو الله نه غواړه نو اوس دې سوال کوي په اخر کې چې الله حمد تعالی را دی رب العالمین ته رحمان او رحیم ته مالک یوم الدین ته مالک درد د جزاء رد د جزاء مالک ته نو په دې کې الحمدلله د دې مثال دی چې صفات کامله الله تعالی د پاره دي ځکه هغه پالون کې نه مخلوقات دی دا یو امثله دي ښا دا دلیل دی او مثال د حمد دی یا صفات کامله د الله دادي الرحمن الرحیم دا دي صفات کامله او بل مثال مالک یوم الدین دا دي صفات کامله او بل مثال چې قیامت اغرا ولفا ته قیامت تاسو په حال نه پويږي الیه عنده علم الساعه الله تعالی په نظام علم د قیامت ته هدایت راتو کې د صراط مستقیم دلته طالب سوال کوي د شپېتو کالو شو او یو کالو شو الا بیا بیا سوال کوي چې هدینا الصراط المستقیم هدایت راتو کې د صراط مستقیم نو ته معنا وای اهدنا ای ثبتنا والجماعت ستوي چې دا اصحاب او تابعي اهل سنت والجماعت دي تسوي دا ابن عطوا رحمت الله هغه دا معنا کړی دا صراط مستقیم اهل سنت والجماعت تويخه ما انا عليه واصحابي نو خدای دې منګه په دې پس روان ساتي امين نو اهل سنت والجماعت دا منګه تاسو یو کنه خدای دې منګه کلک ساتي او منګه چا پس روان یو دې امام سي پسې دې علما پسې دا علما د دیوبند دا علما اکابر دا شيوخ عظام دې پسې روان یو کنه ځکه بچیو کدی په روان نه یو بیا بچی ګونه خانه دا علما د دیوبند حضرات دا شيوخ عظام دی په سیت لل پکار دی ځکه مولانا روم وای بی عنایات حق و خاصان حق دید الله تعالی د فضلنا او د مجلس د نیکانو نه چې مجلس ته نیکان وي او د الله فضل دا دوا کدا دونی یو نی بل نی ګر ملک باشد فیا هستشورت کته ملائکه شي عمل نامه به د ګنا نه ډک شي ښا دې سره به مرګره کېږي دې پسې به دې روان به الا به بچي نو الله دې موږ دا خلق من شذ شذ فی النار د جماعت نه مخالف شي من شذ شذ فی النار سوچ ډرنا د اهل سنت والجماعت جدا شو نو دی به جدا شي په دوزخ کې خدای دې مونږه د دوزخ نه وساتي خدای دې مونږه هغه باطل ډلو نه وساتي او مونږه دې الله اهل سنت والجماعت کې کلک ساتي د دې مجاهدینو سره د دې طالبانو سره د دې علماو سره د دې صوفیه کرامو سره د دې اولیاء سره دی الله مونږه او د دې علماء دی الله مونږه تابع ساتي بس مونږ به کامیاب یو کومګه دای پرې خودل او په دې بدګماني راغله دنیا او آخرت ته دواړه خرابېږي دا یاد ساتي موږ ولیدل لیدلی دی موږ زموږ مخې ته تیر شو چا چې خپل اکابر او خپل مشران علما د وطن د ملک د قوم د امت هغه پرې خودي دي گمراه شوی دي هغه گمراه شوی دي دا یاد ساتي لولي خلکو هغه گمراه شوی دي خان هغه بیا لاړ گمراه شو ولې گمراه شو خپل اکابر باندې بزونه شو بل اکابر باندې تعن لعن وی نو هغه خود گمراه شو نو چې خپل اکابر ته بد رد وای کنه انا ابو گمراه کیږي نه او غي اولیاء دای په تی روانیا د دین مسلک نه دای په تی بل په لمدا یعنی داسې خلک راوته دي تا به بدګون بدزونه کی امام ستوي وي امام په ته قل عدد مخه ته ټولې غاړې ته چولې تقلید بدر تشیر تقلید مقلدین ته مشرکان وایي ښا مقلدین ته چې تقلید کوي هغه ته شرک کوي څومره لوی ظلم کوي طالبانو د خدای د پاره تاسو وای تقلید نن د امیانو د پاره واجب دی که زه تقلید نکوم زه دغه پورې لار نشم وایلی دا خو خبر نه دی ادا دومره ساده خلک دی او زمونږ د عوامم ساده دي چې رواني خو چې توویني کته پته کوي دای ما غشي شروع کی په مطلب یې نه پوهیږي ماشي رونو که تقلید نه وي که موږ مقلدین نه یو نو زمونږ دا سودا اغستل خرصول بیع شراء دا ټول ناجایز دی بیا ها وای څنګه ناجایز دی بیع شراء په سکیږي طالبانو په سرو سپینو باندې په سرو سپینو کې کنا په سرو سپینو باندې دا یاد ساتي بیع شرا کیږي ښا کته یو شی اخلي تر به ورکه کته یو شی اخلي سپین زر به ورکه مخکې به خلکو ګرځول و ورځخه دا به ورکول دا به ګرځول اوس خو یو کاغذ دې دوره غونته کې غیله رنگ ورکړل اټاپای په لګولې ده او دا د 50000 دی دا د 1000 روپو دی دی باندې دا کاغذ خو په دره کې چاپ کیږي هغه باندې نه کیږي او تاسو هغه چې کوم نه پاري کیږي دا چا کړی دی دغه تکیوا دی راګیریږي وایولي دی له حکم چا ور کړی دی پیغمبر ویلی دی که اصحابي ویلی دی نه پیغمبر ویلی دی نه اصحابان ویلی دی دا چا ویلی دی ورو دا ویلی دی امامانو امام دیلا بادشاہ ته وی راغون شراشه بادشاہ ته وی دا خو به خلکو بوجه ګرځولې په اسب باندې پوخان باندې نو غلاوه کولا خلکو به غلو لاړو چاپیرا دغه به کول نو دغه یو کو دا صورت وی بادشاہ ته وی ته داسې مکو ته نه پويږي داسې چلو کا ته یو شل منه سره کېله په خزانه کې شل منه دیرش منه سره کېله په خزانه کې او د هغه په بدل باندې یو دوره کاغذونه راوباسه او غي باندې ولي کې 1000 روپۍ پاغي ولي کې 15000 روپۍ پاغي ولي کې 10000 روپۍ دا دی ولي کې خلک مزان سره دا ګرځي نو هغه سره او سپین به نشي ګرځولې دا هغه خلک په اخلي یو لاک روپۍ دی جیب کې د پته نه لګي او د لاک روپو سره کې دا ایا یو پاند سره یا سپین او در د سګو ګوري راوي باندې پټ پې کې دا حکم چا ورکو علماو دا نه رسول پاک ور کړی دی نه صاحبانو ور کړی دی دا امامانو کړی دی نو کې امام منی نو سودا اغستل خرصول لسیدی سیدی او کې امام نه منی نو استاد سودا حرام ده اغستل لیم حرام دي خرصول لیم حرام دي د تقلید په فائدہ پوه شوی وي دا د تقلید فائدہ ده منګه ځکه مقلدین یو منګه ځکه تقلید کوو امامانو په روان یو علماو په ولې روان یو که زه هغه پسې روان یم زما سودا صحیح ده او که زه هغه پسې نیم روا روان چې زه امام نه منم زما سودا اغسپل خرطول دواړه ناجایز نو دی ټول ناجایز پسې روان دي ښا دا خلک ناجایز پسې روان دي او موږ جایز ته موږ اهل حدیث نه دی اهل هوا دي اهل درهم دي اهل دنانیر دي اهل حدیث نه دي نه انت اهل حدیث درو وي اهل حدیث چرته دي ته د امام بخاری مقلد دي کنه ته د امام بخاری تقلید کې امام بخاری د داخلي تقلید کې دا استاد داخلي داخلي پس روان دي تقلید نه بغیر وخت نه تیریږي کومه تقلید نه کو زمون سودا بيع شراء ناجایز کی کنه دا یا ساتي ښا بل درته وام که زه تقلید نه منم ها نو بیا څه چل دی د میخي غوخي خوراک د میخه او د میخي غوخي خوراک اله چې زورته ناجایز و ولي میخه په قران کې نه دراغلي میخه په حدیث کې راغلي ده نه قران کې راغلي نه حدیث کې راغلي ده الی حدیث وایي چې قران حدیث کې نه راغلي هغه شی باندې کې نو میخه خو نه قران کې شته نه حدیث کې شته او مونږ یې پي مخرو او غوخي مخرو ولا لوي مو نو ته دې ته سوای دې علي حدیث نه تاسو کا وای دې میخه تعالی لوي که حرام وای چې دې ورته سوای وي غټ اهل حدیث نه تاسو کا وای سیب دا خو قران کې نشته دې حدیث کې نشته دې دې ته جاموس وای جاموس ورته وای تا خو قران حدیث کې نشته دې جاموس بقر راغله نه بقره او بقر راغلی او دا خو نشته دی نو وای دا کم ځای نه ته دا خوري نو یا به دې ته حلال وای یا به حرام وای نو که حلال ورته وای نو تقلید دی وک مقلد شي او که حرام ورته وای نو وای حرام ورته وای چې دا خلک پکې لرګي او منډي مطلب دې دا دی ښا خلک به پکې لرګي او منډي ښا چې ښا موږ ټول مر حرام خوړلې دي دا اوس تا پلار دې دین راړ دا اوس ته وای هغه له چې الله کوم عقل ورکړو وای شو تاسو مکو دومره لوی عقل ولا ورکړو الله تعالی چې زرت نشم ویل دا د امام ته شان دی عظمت ترونو یو د امام سره زمانہ کې و داغه په کلی کې و پوه شو یو عالمو د امام صاحب سره به ډیر نه لګي د امام صاحب له خوشان ور کړو الله چپ او چې مسله به یو دریاب بشو وای شو نو عالم چرته کور کې طبیعت خراب شو خدي ته وی کته ما سره سار پوری خبره ونکړي کنه ما سره دې خبرې ونکړې ساره پوری نو ته په ما طلاق خدي خبرې نه کولی هغه عالم په ډیر مینت یې ارسي ورته وکړل خپل کرتوت یې وچلو هغه هیڅ قسم اثر خبرې نه کولی بالکل چپ هغه سره غم شو چې زه هم موډایم ادمه دا سیدا او زمام د دې او ژوند دواړه خرابېږي نو هیبت واغستو غم شو ور سره چې غم شو ور سره امام صاحب لراغه نو می په لړ کې راضي په خلی نه راضي نو امام صاحب لراغه ای حضرت داسې می ویلي دي او اس په پته نه پويګم او که سار شو نو بس خدای را باندې طلاق ده که تا دا هغه ورته ویل کنه که تا ما سره ساره پوری خبرې ونه کړې نو بس ته په ما طلاق اوس زوم دغه شان یم هم دغه شان غږ نه کوي اوس سر یانم ادا وخت زمام بډای مو دی وخت کې بزست کوم هغه بس کوي خو بس یو زد دی یو دغه نیولې دی امام سیوی دا معمولی خبره ده زد ده څه دا معمولی او یی زما به خو ته خلی را باندې راضی ته معمولی ده زما ټول بیړای کر کیږي ته معمولی ده امام سي ورته دا ډیر معمولی خبره ده کنه ته ځه ا مؤذن ته وایي چې امام سي راشي انو اذان کوا ا مؤذن ته وایي چې امام سي راشي نو اذان کوا وشوي زه به په هغه باندې یو ګنټه مخکې د سبا نه اذان کوم خیال دی امام صاحب لاړو چې امام صاحب لاړ ان مؤذن ته وی اذان وکړه چې اذان یې وکړ او چته وار باندې اذان وکړ چې اذان یې وکړ اخذ ورته وی زه تا نه خو خلاص شم خدای دې خوار وای شي ځکه خو تلاق واقع شو باندې وی کنه سبا شه یو ګنټه یو نیمه چې تیر شو ګنټه هغه مؤذن اعلان وکړو او چت اعلان وکړو خلکو ما خطا شویم ما ما پشپکه ویلو ما بام پشپکه ویلو اوس سبا شو هغه عالم ورته وي یخ شوي ودی دي ته زګوره د طلاق نه بچ کې په دې طریقه باندې خیال شریف تمراله امام سے الله تعالی یو علم ورکړو یو شان ورکړو یو عظمت ورکړو دا غیر طلاق نه بچ کو هغه بچ په خبره او اعلان یو کوي دا اول بانګ وی وخت ویل شو دا یې د شپې خبرې وکړې نو بس با پاتې شو او بل باندې بیا رستوي الله تعالی ولې لو فراست ورکړو علم ورکړو ا امامانی کې کردن اجتهاد هغه امامانو چې دا اجتهاد کړی دی رحمت حق بر رواني جمله بعد الله دې په قبرونو رحمتونه روان کړي او قرون رحمتونه دې الله په قبر باندې نازل کړي به د امام نه مونږه گمراهان نو مغضوب علیهم دا يهود دي ادوالین وي دا په حدیث مشهور سره دا حدیث حدیث دی دا غیر دا صورت توی دا غره اولې دی دا فوائد عثمانیه کې نو مغضوب علیهم مغضوب دوا يهوديان ادوالین نسوارا غیر المغضوب نه لار د مغضوب علیهم چې غضب کړی شوی د پاغ ایمان دی ولد دوالین او نه لار د نسواراو دا لام زائده دی ود دوالین او نه لار د نسواراو دا دوا نوې نه او نه لار دا هغه چې هغه دوالین دی دا غي د لار نه مې وساتي اصل الدلال اصل د دلال سره الغیبوبه والهلاك غیبوبت وی هلاک ته وی ښه کما یقال دول الماء فی اللبن رکی شوی اوبو په پایو کې دول الماء فی اللبن رکی شوی اوبو په پایو کې اوبو دی پایو کې واچو دی رکی شي او اسپین شي نو دول الماء فی اللبن ولد دوالین او نه لار د گمراهانو چې هغه گمراه دي هغه په کفر کې په شرک کې په ظلم کې هغه رک شو رک شو تبا شو آمین قبول کې الله تعالی دعا زما آمین قران نه دی آمین قران نه دی طالبانو خو مراد د قران دی دا یاد ساتئ آمین قران نه دی او مراد د قران دی دا به یاد ساتي ولي دا تقدیرات ټول قران نه دی دا تقدیر دی کنه واسال القريه سوالک د کلی نه کله ست وي ګټو لټو ته وي نو الت عبارت حذف د مضاف راړي واسال اهل القريه سوالک د اهل د کلی نه اهل ورتکیری دی خلکو نه سوال و غټو نه سوال مکو غټي تا سره خبرې نه کوي واسال اهل القريه سوال وکد اهل کلینا نو دا تقدیرات مراد د قران دی او قران نه دی دا یاد ساتئ ښا دا امین د قران نه نه دی او مراد د قران دی امین دعا ده دا مخکې تا دعا وکړه آمین چې آمین وي کانه کال ختم لکه مهر په ولګو مهر لګو علی الكتاب په کتاب باندې کال ختم علی الكتاب لکه مهر په کتاب باندې ولګو آمین آمین اسم فعل په معنا استجب دعائي قبول کې دا دعا زما دا بر دعا چې ما وکړه یا الله انعمت علیهم سره مرګره کې او د صراط مستقیم باندې مکلک روان کې او د مغضوب علیهم او د دوالین نه اوساته امين قبول کې دا دعا زما استجب دعائي قبول کې دا دعا زما نو امين د قران نه نه او مراد د قران ده امين د قران ابن عباس وایو چې خلق الله پیدا کې الله تعالی امين سلور حرف دي امين سو حرف دي خلق الله من كل حرف ملكا پیدا کې الله د هر حرف نه یو ملک يستغفر لمن يقول امين بخشش غواړي هغه چا د پاره چې هغه امين ویل دي ها امين ویل دي هغه له بخشش غواړي بخشش ول غواړي الله دې ورته بخشش وکي دا ول ملک ما نو امين تاسو مونږ وو کنه په مسکی وو خارج د موز نه وو اسی څوک نیکه خبر راته وو کی دعا راته وو کی مونږ وو امين د دې امين دا برکت چې الله دې قبول کړي ستاده خبره دی الله قبول کی دا دعا دی الله دا عبادت دی الله قبول دا تا چې کوم دعا وکړه الله دې قبول کړي ما چې کوم دعا وکړه الله دې قبول کړي نو طالبانو ستاسو په حق کې دی الله زما دعا قبول قبول کړي او ستاسو دعاګانې دی الله زما په حق قبول کړي او زمونږ د ټولو دعاګانې الله دې ټولو په حق کې مسلمانانو د پاره قبول کړي آمين قبول کړي الله تعالی دعا زما استجب دعائي یا الله قبول مې کې دعا او فات سوره فاتحه دای هغه لفظي دغه مې درته وي او وجه د الحمد الف لام تاسو نه نو پیژندل کنه ذهن کو به یې کنه خدای ملاو او عبادت دا دو معنی منګه منتخب کو نور د خدای فضل تاسو علماي درغی للا او کوشش کوي تدبر پکې کوي ښا چې رحمان پکې رحیم ول راړو وښو ودایول رحمان پکې رحیم نو رحمان د دنیا د پاره رحیم د آخرت د پاره رحم دنیا ول آخرت رستو دې ذکر راړو دې پاره او دا رحمان او رحیم د د رحم رحمان او رحیمیت په معلومیږي کله مالک یوم الدین بادشاہ د رد د جزا دی مالک اختیارمن اختیارمن مالک د رد د جزا دی دا انعام به موږ باندې کوي الله تعالی پر ورځ د قیامت کې جزا زمانہ قیامت قیامت کې به دا رحم کوي او قیامت کې به زما عبادت معلومیږي او یو کار کو دا صراط مستقیم دا نیغ لار د طالبانو حدیث د مشکات د بخاری کې راغلی رسول پاک ذاته ګوت راخ قال اصحابانو ته وی دا نیغ صراط مستقیم دی په لکه نه لار راخ کړي پیدا شي تانی لارې دی په لمده لا تتبع السبل فتفرق بكم چاپیر لار باندې مده ګوره تفرق براشي تباب شي دا نیغ هذا صراط ربک مستقیما دا نیغ لار په دې باندې روان دي نو الله وای په دې لار باندې غلی دی غلوي غلو لار دی ګوره لار په تلې ده خو کله په لار باندې شوک کی کنه غلا کی کنه نو شوکی والا ولار دی دو تنه دی شوکی والا ښا ډیر دی خدا دو ذکر کوي مغضوب علیهم ادوالین په دې لار باندې شوکه کوي ستاد ایمان ستاد اسلام تان قران تان ختمي ښا نو دې دوه ته خیال کوا دا غللی دا د دې لارې غللی په صراط مستقیم دوه غل ناس دي دی باندې غضب د الله تعالی دی او د دین یې ګرځولې دي خندیران شادوغان دا يهود او نصارا د خندیران او د شادوغان او الواد دي ښا خدا خلک نه پیژني دی ورپسې داسې روان دي وای وای توبه چې خبرې ور سره وکړي نو بس وای یو کال دوه خوشاله وي ولې لکه رامي توپ ده کنه الله دې مونږه بچو ساتي نو الله وی دې دوه خلو ته خیال کوخه چې یو مغضوب علیهم دی او بل دوالین دی دې دوالو نه زیات ځان ساته ځان ته وساته ځان ته بچکا غني غرقې دې تباکې دې ښا تباکې دې غرقې دې خدای دې مونږه تاسو بچ کی طالبانو او الله تعالی دې مؤمنان، مسلمانان، نر او ښځې ټول د مغضوبن علیهم د دوالین بچو ساتي دا اصل الدلال الغیبوبه والهلاک هغه مې درته وي دویم دا دی طالبان امين قبول کې الله تعالی دا دعا زما دا کوم اقرار وکړو دا کوم تصدیق چې مونږ وکړو اقرار وکړو استاد توحید د ربوبیت د رحمانیت د رحیمیت د مالک یوم الدین د اخرت او عبادت کو تعالی او تانه امداد غواړو نو ثابت مسات په صراط مستقیم صراط مستقیم خسته دي د جهاد نه مرګرتیا نه کته مرګرتیا غواړي د دې مرګرتیا وکا دای پسې روان شخه خدای پاک دې مونږه تاسو دې پسې روان ساتي او الله تعالی دې مونږه د دغه انعمت عليهم کې راولي د مغضوب عليهم نه دې الله مونږه بچو ساتي انعمت عليهم انعام کړی الله تعالی یو انعام قران د طالبانو استاد انعام ایمان درکړی دی قران درکړی دی مسلمان پیدا کړی او قران ته کې نولې او قران ته کې قران ته ګوري راغلي ورته سفر کې دا ټول انعامات ندي ولستار نور رونه نو په کلی کې هغه نه راوستل او تی راوسته ښا الله دې مونږه تاسو له ثابت وال راکی الله دې مونږه کلکو ساتي الله تعالی دې مونږه قران شریف برکات راکی علم در پیشس علم مخکې د طالبانو اوس به ان شاء الله سوره بقر شروع کو او سوره بقر کې بیا تاسو ته مسلې راځي آسان آسان به وو که خیری او تاسو خو زده کوي کوشش وکړئ چې تاسو بل ته ورسوي الله دې تاسو سينو کې راتخ کی او الله تعالی دې موږ تاسو له علم برکات راکړي من يريد الله به خيرا يفقه في الدين تاسو له الله د خیر اراده کړې ده نور سوال وایي او بل تاسو دی یو ته وګورئ ومن یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا چا چې ورکه شي علم با عمل حکمت ستوي المؤدي الى العمل چې تا تیاری عمل ته فقد اوتی خیرا کثیرا خیر کثیر ولا ورکړې شو نو خدای دې مونږه تاسو له خیر کثیر همیشه نصیب ساتي ښه اوس په دې صورت باندې دوه دې ځای کې ځکه ودرو چې د جمعې راځ ځکه بعد مرګري به دغه ته دي څوک کپړې ویني څوک سکي نو په دې ځای باندې ځکه ودرو چې هغه باندې امين باندې ودرې لخوا امين باندې ودرې نو دغه ډیره لخوا په دې کې بس په دې باندې ودرو سره دې نه وختي دې دوه نیمه ګنټې شوې کنه سبا به درې نیمه ګنټې شي خدای پاک دې خیر دې منګه تاسو له الله خیر راکړي دا به ورو سیوا کوي دا به خلاصول و او خپل د لوخي دنو چرته یا په لکې دي کنه د جمعې ورځ باندې رشي هو یو بل خبره کوم درته دا دا غراکه دا تاسو طالبانو بیګاش پدا سبا بیګاش پدا پین لسمه د شعبان پین لسمه د شعبان کله ده ها دی وای بل شپې لدا خو ماته یو شاهدی راغلی دا چې دا بیګاله ده شپې لدا نن شپې لدا نو دا قران شریف تراکه او تاسو سورې دخان راوړی ګورې دخان راواړوي وي تاسو د تاسو سره مخ کې درته خېمه دی به رستو وي درته مخ کې خېمه سورۃ یاسین نه کوم نه وي دا خلق سودا ده د دې تاسو ته د دې فائدہ وانه دا وبالي دا خويندو مينو ته ټول ته دا فائدہ ګوري دي آیات ته دي صورت ته ګوري ښا حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی ليله مبارکه انا كنا منذرین انا انزلناه الله و ایمان ذل کدی قران لرا فی ليله مبارکه پشپ مبارکه کی انا كنا منذرین پتہ سر دی رون کې پدی کتاب سرا فیها پدی شپه کې يفرق جدا کول شي كل امر هر امر حکیم محکم امر دو قسمه ده تقدیر دو قسمه ده یو معلق ده یو مبرم ده یو معلق ده امرا هغه امر حکیم محکم امرا په جدا کولو سره امرا په جدا من عندنا د جانب زمون ان كنا مرسلين دې سره زم لیکون کې رحمتا من ربک اذر رحمت ته جانب ربنا انه هو السميع العليم دا الله تعالی سميع دې دا قالو عليم دې په فعال باندې دا خو په دې شپه باندې طالبانو دا په دې شپه باندې د کال ډیماند راځي لکه بجټ پیچ کی کنه بجټ تاسو ورته ته د کال د ټول کال حساب چې دې کال کې به دا کار کیږي دا په دې شپه باندې کیږي ښا احادیثو کې راغلي دي او په دې شپه باندې با دنیا کې دا امور عظام کیږي لوی کارونه مرګ شو ژوند شو واده کول شو حکومت بدلولو دا دا لوی لوی کارونه امرا عزی امرا فرقا پوجدا کول ان انزلنا فی ليله مبارکه ما نازل کړ دلر په ليله مبارکه کې ان كنا منذرین اوس تاسو نه تاسو کوم طالبان دلته وای ان انزلنا فی ليله مبارکه ما نازل کړ په شپه مبارکه کې قران مجید الته کوي ان انزلنا فی ليله القدر ما نازل کړ په ليله القدر کې نو ته دا وای کا غوای ها ليله القدر کې منازل کړل او دلته وای ان انزلنا فی ليله مبارکه من چې طالب جان په کفاله د رجلینو کې دغل ته طالبون خلی چې هغه وام کدا وام نوایا غانو پیجنه ان انزلناه ما نازل ک یعنی حکم یو ک په نزول ده په لیله مبارکه کې ان انزلنا ای حکمنا ما حکم ک په نزول ده قران فی لیله مبارکه پښه مبارکه کې حکم یو شو چې په سکل به قران د اسمان نه بیت العزت ته دی بیت العزت دی هغه کې پروتو حکم شو چې سکل به قران د اسمان نه بیت العزت ته دی نو بیت العزت تراغه کلا په ليله القدر کې حکم دلته شوی دی او نازل شه التا د عرشنا بیت العزت تا مجموعتا مجموعتا نازل شو او دا بیت العزت نه براته په امر د الله جبريل عليه السلام بل لګ لګ راړو آیات صورت ټکه یو دوا درې دا به راړو نو دا په دیش په باندې حکم کیږي چې حکم شو یفرق فيها یفرق په دې کې جدا کول شي کل امر هر یو امر حکیم محکم مبرم نه محکم مبرم هغه یو محکم دی یو مبرم دی هو شي معلق معلق چې ورته وای ښا معلق ورته وای دا مبرم هغه امر هغه جدا کول شي امرا په جدا کول سره من عندنا ان كنا مرسلين لك ذلی ګون کې امتال رسول پاک ته حکم وشو اوس په دې شپه باندې د کال بجټ راځي نو دا مشران صوفیه کرام علما مسلمانان خدي او سړي په دې شپه باندې ډیر الله یادای او ذکر کوي ناسي الله ته جاړي و یا الله دې کې څه سوال پکار دی یا الله کذبت بخت ما نیک بخت یا الله که زه ناجوړه یم ماله صحت راکې یا الله که زه فقیر یم ما نه فقر لرې کې یا الله که زه ما ته نور نقصان راځي ما د نقصان نه بچو ساتي یا الله ما له خیر راکې یا الله که زه مجرم یم ما ته عفو کې یا الله زما الوات خکې یا الله زما دا مشکلات خکې بس سوالونه کوي کوي کوي صوفیه کرام لیکي وای په دې شپه باندې سل رکعات مزو کی هوشي او سورۃ یاسین وای ادواګانی وای صوفیه کرام دواګان لیکلي دي او الله تزاری کوي الله تعالی به ټول کال دی په امن ساتي ولی په دې شپه باندې خو امر راځي او ته الله ته جاړي ادا شپه شروع کیږي د ماخام نه رستو ما سوتن نه زله ساره پوري لکه ليله القدر مطلع الفجر پورې لکه دوم دا غي پورې دغه او الله تعالی خپل عواد کوي الا من مستغفرا فاغفره څوک بخشش وخته چې دوته بس څوک فقیر شته چې دوته غنی کوم څوک ناجوړ شته چې ری جوړ کوم څوک وګشته چې موړ کوم الله تعالی په خپل قدرت کامله आवाज کوي نو مو خټول وګي ورو خدای دې موږ ماړه کی مو خټور بربند یو الله دې موږ پټ کی الله موږ خټول فقیران یو ته موږ په خپل غنا باندې غنیان کی الله موږ ټول نه جوړ یو ته موږ جوړ کی نو بس الله ته سوالونه کوي خويندې رونه بیګاله شپه ده الله تعالی دې قبول کړي او طالبان پروا نه ساتي ما دی خو به دا پر بادشاہان دي خانه هو چې دی بادشاہان دي نخکینه او جاړه الله تا او غواړه الله تا او ذکر کوا استغفار وایا یو دو غنټه استغفار وایا یو غنټه شد دو درود شریف وایا یو غنټه دو لا اله وایا یو دو غنټه بل نور دواګه تلاوت کوا سورۃ یاسین وایا نور وظیفې دی هغه وایا و دعوای په دې شپه کې سار کې لغون ته خوب وکا موږ نه پد دوه غنټې خوب ډیر ده کنه بس دا وکي دا مې ته په دې شپه باندې دا ځکه او حدیث کې راځي الله تعالی په خپل وای سوچ شری نا جوړه چې دې جوړ کوم سوچ شری فقیر چې دې غنی کوم سوچ شری اوګم اوګه چې دې مور کوم سوچ شری بربند چې دې پټ کوم تاسو الله وای نو چې څوک ورته نافي او الله زه فقیر یم الله وای زه مزه کوا الله وای زه دی ورته وای الله زه خوګه مزه موړ باندې کوم وای نو غواړی دا الله نه په دې شپه باندې الله دې دا ملک او مساتی دا قوم دې الله او ساتي مونږه تاسو دې الله دا عذابونو نه افتونو نه مرزونو نه سوچ په مرض کې مبتلا دي الله دې ټول خکی او الله دې ټول لخير ورکی دا مې ته د بیگانه شپې لپاره نفلونه وایي استغفار وایي او دا وایي ښه لکه شهیدی شی و چې د غالی په شپه باندې دا میاشت لیدل شی و نو بیګاله پینځه سم راځي بیګاله پینځه سم راځي نو به تاسو دا خوین دیونه مې قبول ما ته بیا بیا ټلیفون مکوي زه خوځګار نه ټی تاسو له ټلیفون ته وزګار مونږ ټلیفونونه مو چته کوم وظیفه به کو خپل سبق وو او بس ومه وی درته ټولو ته بل خبر کوي بل توای بس ذکر کوي چای په هغه خټینګه چای سکي او چای سکي چې خوب نه درځي کنه چای سکي ډوډۍ خوري ا ذکر کوي ولا یو شپه شو ګیره کوي او بل په ټول کال په دې شپه باندې وروړه دا بجټ راځي کا او دا تاسو وګورئ تبریر ابریر تبریر د عبد العزيز الدباغ یو غوث دی یو غوث ته خان عجیب غوث دی پسترګو باندې ړوند دی پسترګو باندې ړوند دی غوث دی ان علما ورته حدیث راړل نو یا حدیث به راځته کړ دا څه به کو انو وینا دی حدیث کې فرق دی دا نه دی بل بوله ورک دی په ازمیخ کو علما دا څه به کو ودا حدیث دی وی تی په څه پیژنې وی د دې نه خوشبوئی راشي هغه کې خوشبوئی دي دور له سره هغه وای زه په خپل په دې مجلس کې موجودم عبد العزيز الدباغ وای زه په خپل په دې مجلس کې غار حرا کې دا کی دا کوم ځای کېږي دا یا ساتي په غار حرا کې اول وحي راغلی وکنه اوس چې امر راځي ال تراځي نو ټول اولیاء ژوندۍ اچ کمړي دي دی روحي دی راغلي التا منتظر خان منتظر چې سکهال بدا نظام چلیږي دنیا کې ټولي دنیا کې بدا نظام چلیږي بر ناراضي ښا نو اغا دی وی ناس ټول منتظر چاته روح مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې چپ نو سی په ادب باندې دور په ادب چیرته نشم ویلې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راشي نو جبرئیل علیه السلام ولا هغه ټول چې څومره د دنیا د اوتان او د اقالیم بجټ ته غول ورکی د دنیا غوث له هغه واخلي جبرائیل علیہ السلام رسول پاک لور کی رسول پاک هغه غوث لور کی هغه غوث د اقالیم غوثان لور کی هغه د اوتاد نجبا نقبا هغه خپل باندې په لاس منټه کې ثوابه تر رسیدلې لاس منټه نه تیر چې ثوابه تر راغلې دا هر کال دا مجلس کیږي هر کال دا مجلس کیږي او په هر کال دقه حالي پوښي دنیا ته د برنه امر راځي د برنه حکم راځي ښا او هغه غي سخی دا یو ظاهري خلق دی یو باطینی خلق دی هغه ته نه پیژنې اني زه پیژنم هغه پټ خلق دی بس هغه دغه معنی دولس فرقه اولیاء دولس فرقې دي یو فرقه پکې اهل ارشاد دي چې دا ذکر کوي شاوي سبقونه وایي دا وایي دا دا یو فرقه یو لس فرقې اهل نظام دي اهل نظام باندې الله مقرر کړی دي ښا اهل نظام باندې الله مقرر کړی دي د دنیا په نظام دا خلطه مضارع خو نه ده وشي اصل چې راولي دا د الله خوخه ده وښوی دیو ته دوا کوي عمران خان ته دوا کوي خدای پاک دی ول طاقت ورګي کې دې شي بل دن راشه غنم بیا تنګ یي دته دوا کوي خدای پاک دی ول توفیق ورکي مو خیری چره مو کوي چاته ښا دوا کوي همیشه ولي بل بخراب راځي بل بخراب راځي کله یو من بتر دی نو دعا ورته کوي خدای پاک دې خو کی خدای دې ټول خو کی مونږ دې خدای خو کی والدین دې الله ستاسو خوشاله ساتي مونږ والدین درجات عالیه نصیب کی الله دې مونږ ټول ناراضه تعالی دې مریضانو له شفا ورکي الله تعالی دې زمونږ اساس خیر الله دې د جمعې رز ده الله تعالی شاهد او مشهود ده الله مونږ ټول مجرمان ګناګار او ترا ته عفو کې الله زموږ دوستان احبا خوشاله کې څوک چې طالبان امداد کې الله ته امداد وکي دا متافران ورونو ته دعا وکي هغه هم قران ګوري هغه قران ته وګي شي الله تعالی ولا برکات ورکي الله تعالی ولا تمام سو کوم عمره لته دي الله تعالی دې دا غي عمره دواګانې قبول کړي الله تعالی دې ملک خیر راولي دې ټول مؤمنانو ته دې الله خیر کړي تاسو موږ لري الله خیر راکړي او سوچ دې طالبانو امداد کړي الله دې دا غي امداد مریضانو لري الله شفا ورکړي الله تعالی دې ټول خیر ورکړي الله تعالی دې زموږ اساسو اسباب د خیر برابر کړي طالبانو باندې الله